پاولی سکی ردو د شرک اعتقادی او هغه شپږ بابونه وا درې بابونه مخکې ذکر شو اوس د دې زینا و مدو بابونه مخکې ذکر شو د دې زینا دریم باب شروع کړي آیت 74 سلو رویا پوری په دې کې باول دلایل عقلیه ذکر کړي تقریبا لس دلایل دي بشارت به ذکر کړي منونکو د دعوی ته چې هغه د الله توحید منون کړي او نهي به ذکر کی منع عن مجالسه اهل الشرك چې مشرکین سره تعلق مساتې ناس تفاس تمکوي او بیا به تخویف اخروی وی او یایم کی او بیا نتیجه د دلایلو په 71 نمبر آیات کې نشته هیڅ زنده سر زمکه کې او نه مارغه چې الوزي په خپل وزرو مګر ستاسو غونې ډلې دي څنګه د انسانانو په شان ډلې دي دا تشبیه په سکه ده نو یو قول دا دی چې علما وایي تشبیه ده په احتیاج ال الرزق کې خو په دې کې اشاره ده دیتا چې انسان ته د رزق د حصول لپاره په شرک ځان مبتلا کې د غیر الله نه غواړي او دې زناورو او دې مرغانو د الله نه بغیر د بل چا نه رزق نه وخته یو حیوانم الله سره شریک پیدا نکړ نو ته خو مړه د حیواناتو نوم لاندې شوي یا الا امم امثالکم مگر امتونه لري ډلې دي ستاسو اونه کې په هوایی جو کې ستا ضرورتونه دي نو داغیم دي یا په مخلوقیت کې چې څنګه ته الله پیدا کړی نو دیوم الله پیدا کړی دی یا په معرفت د الله کې چې څنګه ته الله پیژنې نو دیم الله پیژنې او د الله نه پرمانی دی نه کوي او ته کې کبیر کې امام رازی صاحب لیکلی دی د ابن عباس رضی الله عنهما نه یرید یعرفوننی و یوحدوننی و یسبحوننی و یحمدوننی مقصد دا دی چې ما پیژني او ما یو غني زما تسبیح وای او زما حمد او ثنا وای نو دې ټول ما پیژني او زما حمد او ثنا وای او تاسو نه وای ابو دردار رضی الله عنه وای او بهمت عقول البهائم عن كل شيء د حیواناتو عقل د هر شي نه چې دینو اغا چاړه دی او هغه نه پويږي خود سلور اشیاء باندې پويږي یو د معرفت الاله الله پیژني دویم تول معرفت معرفت الذکر والانثى مذکر او مؤنث په خپل جنس کې پیژني دریم دا یخ او ګرم پیجنی او بل دا دی چې هر یو د بل سره خپل د ژوند تیرولو په طریقه باندې پویږي نو ګورا ما فدا الا امم امثالکم دې حیوانات ته وګورا هغه الله ته محتاج دي او هغه الله سره شریک نه کوي او ته شریک جوړه یا کتاب نه مراد قران کامل کتاب الله را لېګلې ده او پدې کې د دین احکامات پورا راغلي دي دې کې الله وي موږ څه کمې نه ده کړې ثم الى ربهم يحشرون بیا برف پل تراجم کړی شي او چاله چې وغواړي هدایت ترا وستل نو ګرځي اغلره پلارنه غبره برا قل ارایتم ان اتاکم عذاب الله دویم دلیل عقلی وایا خبر را کای ماتا کراشی تاسو ته عذاب د الله دنیا کې او اتت کوم الساعه یا راشی تاسو ته قیامت غیر الله تدعون اي بغیر د الله نه بل سو برا مدد کوي تاسو نو بیا دې الله ته چغي وای مشرکین وبم داسې کول تکلیف کې به یو الله ته چغي والی شرک به بیا پرې خو ده نو چې تکلیف کې مصیبت کې یو الله را رسی نو پر راحت کې میوازه غره رسی ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فتحنا علیہم ابواب کل شیئن را کلاو کړه مونږه پاغي باندې دروازې دار شي ارسمه ول ډیر کړل حتا اذا فرحو تر دې چې کله دی مشو تکبر شروع کا دا معنی کې کې چې خوشاله شو دا خو خبره ده د الله په انعاماتو به خوشاليږي نه دلته ګوره سوچو کا الله پاک کوئی فقطع دابر القوم الذين ظلموا ظالمان می هلاک کړل مون می او بیخ می ولويست مون می ولا کټ کړ وی والحمدلله رب العالمین دا هغه په هلاکت الحمدلله وی دا ولی یا هو جداوا چې دا الله پاک په پا پیغمبرانو باندې لوی احسان وکړ چې دا بی دین خلکو دای تاغی لګیاو او دای د تس نه مس نه کو کنه بیخی مخبره نه منله نو هغه پیغمبرانو غریبانانو خپل ژوندۍ دای ته ختم کړه خدای سم نشو نو چې دی هلاک شو نو د هغه ذمہواری خلاص شوا نو هغه وی الحمدلله د دیو جنا چې کلا دس بيدینه سړی چې هغه خپل بيدینی نه پریدي او هغه هلاک شي نو ته الحمدلله موت المبتدع فتح فی الاسلام د مبتدع مرګ په اسلام کې فتحي د مشرک مرګ په اسلام کې فتحي دی خو نه سميږي او خراب دی نور خرابې چې مړ شي ملت بیغم شي نو دا الحمدلله زکه وی دویم دا دا پدیم دا الله احسانو د دې د پاره محمد وی کدی الله پاک نور پر خودل نو دای به نور ګناونه کول نو نور به ول بیا قیامت کې عذاب ډیر ملاوي ده نو وسم دې دې الحمدلله وای چې نور ګناونه ته پرې نه خود مخ کې هلاک کړل زه دنیا کې خو هلاک شو نو د آخرت عذاب چې کافر نه نو سو وخت پوري وای او چې کافری نو بیا خو به خود همیشه وختم علی قلوبکم او مهر لګی تاسو زړونو باندې ان الله دلی ونه کی من الہ غیر الله یاتیکم به سوګ دې الہ د الله نه بغیر چراتلو کی تاسو ته پدې باندې بیا سوک الہ شتا چې دا اسباب دله برابر کی د الله نه بغیر هیڅ سوک نشتا بغتتن ناصافا یعنی بغیر د ظهور د علاماتو نه چې مخکې نه سه علامه نه ښکار شي او ناسا پراش او جهرتن ښکارا یعنی مع ظهور العلامات چې مخکې نه علامه ښکاری خلک وی چې عذاب علامه ده لکه الله دې خیر وکړي کړي دواړو حالاتو کې راشي نو تاسو به څوک بچ کی یا بغتتن ناسا پینې د شپې چې د یو عذاب د باندې راشي او جهرتن یخکارا ان د رزي هل یهلکو نشي هلاکوله په داسې عذاب باندې الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان ظالمان نه مراد قرطبی مشرکان الله اکثر داسې عذابونه په مشرکین راولي وما نرسل المرسلین اوس دا جواب د سوال دی دی و یرا چې لکه دا نبی حق دی کنه او منګه نه منو نو دی د عذاب راولي کنه دا منکرین د ټول تبا کی نو جواب د نبی کار عذاب را وستل ندی د نبی کار د انذار او ابشار دا اصل کې جواب دی د سوال سوال دا دی چې دوی وی چې ته نبی او ته برحق نو ته غریب والی نو جواب لا اقول لكم عندي خزائن الله نویم ز تاسو ته عندي خزائن الله چې ما سره خزانه د الله دی ما خدانه دی ویلی چې زه د خزانو خاوندې منو تاسو به اعتراض وکړي چې تاسو سره کومه لري خزانه ما خو د نبوت خبره کړې ده او دا لازم نه ده چې ګنې نبی دی خامخا مالداري ځکه د دنیا د پاره نه راغلي د دین د بیان د پاره راغلي نوې مزه تاسو ته عندي خزائن الله چې ما سره خزانه د الله دي ولا اعلم الغیب او نه پويګم ز په غیب باندې ولا اعلم الغیب او زه په غیب باندې نه پويګم دا جواب د بل سوال لې یری جی منګه ته خزانه او خایا منګ به ځان لراوالو تعالی خو به ضرورت نه منګ له ډېر خيري نو جواب ظالم الغیب نه ما ما ته پټه خزانی نه دی معلومه ولا اقول انی ملک دا جواب د بل سوال لې ته څنګه پیغمبري ته خو خوراک کې اسکاک کې جواب نوې مزه تاسو ته چې زه پرشته یم چې خوراک اسکاک نه کوم انسان من خوراک بنه کوم ان اتبعو نو بیا دا د بل سوال جواب چې ته خزانیم در سره نشتا په غیب هم نه پويږي پرشتوم نه نو بیا منګو تا کې فرق سره منګو انسانان یو ته انسانې نو ستا خبره ولی منګو منو یوازې جواب ان اتبع الا ما یوحى الیا زتابینی مگر داغي چې وਹੀ کولې شي ماتا ماتا الله وਹੀ کړي دا تاسو ته وਹੀ نکېږي دا بی دینه خلک یې راول غواړي او دلته وای چې وانذر به الذین یخافون اصل کې مولانا صاحب انذار خو به عام کې خدا انذار به پیدا صرف هغه خلکو لور کې چې سو کېریږي لکه عام بارانو شي خو فصل په بازو زمکو کې زرغونیږي او نور کې تشر مارکونډي وزغیر او چت شي نو انذر به الذین ان استا انذار به پیدا ورکي هغه کسانو ته یخافونا چې هغه یریږي ایوه شرو الی ربهم د دینه چې راځه مبکړې شیخ خپل رب ته نه چې قیامت منی به کی یا خو زمیر راځي د قران ته د قران دعوت غیله ورکا یا به د قیامت د دې رز باندې وای را ودا او ته بیان کا یا به معنا د الله په ذات چې الله دومره لوی ذات دی عذاب به در کی ګوره کداغه خلاف کې لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع نبی دی د پاره ما سوا د الله نه سوک دوست او نه سوک شپارس کون کې د د پاره چې د یتقون ځان بچ کی نو چې دا یخافون دی نو بیا یتقون سمانا چې یریږي خو متقیان دی کنه نو یتقون کې به مراد شي دوام علی التقوا چې دای په تقوا باندې همیشه پاتې شي د دې درس او تدریس باز خلک وایي ګنه دا اعتراض کوي رجی دا بیانونه او دا دعوتونه او دا درسونه خو کافر ته وکي چې مسلمانان شي مونږ خو مسلمانان یو مونږ ته بیا بیا لګیای مونږ بسو مون خواسم دا دین منو نو جواب دا ده د دې بیان پیدا مسلمان ته دادا چې د خپل دین باندې ټینګ پاتې شي او کدا ورته نه بیانې نو دې مثال د څه ده کنه لکه چارج چې ته بشیشا یا مطلب بجلی بیټری ته ولګې نو هغه چارج کی او چې دا د دینه جدا کی نو چارج پکې ختم شینو بیا رڼا نه کی د قران سره حدیث سره د بیان سره مسلمان چارج کیږي ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء دا زړه زنګ شي لکه وسپنه چې زنګ کیږي کله چې وسپنه لمده شي نو صحابه وي د دې د صفایې ست طریقه دا وي مرګ ډیر یادول او قران لوستل دې سره د زړه زنګ ختميږي و اذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا دې سره ایمان زیاتیږي نو دانه چې صرف کافر ته به او مسلمان ته ضرورت نشته ډیر ضرورت مسلمان ته دی چې دنه دا قیمتي رڼا ختم نشي واپس نو لعلهم یتقون باندې اوس پوه شوي نبی علیہ السلام ته مشرکان وی رجی ستا خوا ته منګه زکه نه کینو او ستا مجلس له زکه نه راځو چې منګه راشو کنه نو تا سره ټول هغه خلکی چې هغه سره منګه چې تپوجره کې ناس ته منګه خوان نه راکړي دی زمونږ په مجلس کې مونږ پزان مونږ ته بدخکاری ټول غریبانان خلک دي لکه سلمان صہیب بلال خباب ټول غلامان غجزان غریبانان فقیران دا زمون خادمان دي او دل تر ته تپ لاران کړي دي او ته په پرن سیټ کې درته کې نه وري نو بس د دې خلکو د وجه نه مونږ تاسو را نه کینو دا چې پکې کنه مونږ پکې نه کینو نو نبی علیہ السلام ته وی دی لری کا نو موږ بستا سره بیا راځو دومره ظالمانو مقصد یې داو چې دا به مو شړې او موږ به بیا ډو راځو نه ولا نبی علیہ السلام نه مطالبه وکړه چې موږ سره بدالی کل کې چې دی به موږ سره نکینی نو موږ به بیا تاسو سره کینو نبی علیہ الصلات والسلام اسه غکی رالل چې یره د خپل مرګری دی دا به خیر دې زپوي کما چې تاسو مخه پکېږي او دا بی دین دی لکه کیناستنو دعوت به ولا ورکما نبی علیہ السلام د دعوت ډیر شوق لره چې خلک دین ته څنګه راشي حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمای کما په جیل کې دومره وخت تیر کړی وی لکه چې یوسف علی السلام تیر کړو او بیا ما په داعی راغلی وی نو لعجبت الداعیه ما به د داعی دعوت قبول کړی وی یوسف علی السلام پس خو چې سړی راغی چې بادشاہ وی چې دته وی چې راځه وای ارجع الی ربک زنزم د جیل نه مالک ته د لاړ شه بادشاہ ته دی وایا ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن داغه خزو سهالو چې غي لاسونه کټ کړو یعنی زی بدنام کړي ما چې یوسف غني زنا کړي دا چې زما صفائی نه شي ویني زه د جیل کې خوشاله ما خو نه راوځم نو بادشاه خزه را غونډې کړې او د بادشاه خزم پکې ویل او ټول ویل چې منګه پاغه باندې سبدای باندې نه پوي شوی د بادشاه خزه وی انا راوته عن نفسه ما ته مطالبه کړې او هغه مطالبه نه وکړې نو بیا هغه د جیل نه راووت سپایي اول وکړو بیا راووت او نبی علیہ السلام وی کمال داعی راغلی وی نو زبل عجبت الداعیه ما بد داعی دعوت ډایرک قبول کړی وی نو شیخ صاحب فرمایل موجوده شیخ صاحب چې مشر شیخ صاحب رحمت الله علیه بویل د دې دا معنی نه ده چې ګنې نبی علی السلام خپل صفائی نه کوله نبی علی السلام په دعوت ډیر مینو نو مقصد دا دی چې کما پس داعی راغلی وي نو اول به زراوته وي چې مسله مې شروع کړې وي خلکو ته ځکه چې جیل کې خو بسره دوه درې کسانو ته مسله و او نو بار به مې دعوت شروع کړو او خپل صفائی به مې ورسره ورسره بیا رستو کړې و خو لکاول به میزان د جیل نه راایسته و چې دعوت شروع شي نبی علیہ السلام په دعوت ډیر مینو نو نبی علیہ السلام وی چیرې کدا کسان خیر د خپل مرګري بلغون تکي صبر وکي او دا کافر دی ته بز چې دینو لګ بیان وکما نو الله رب العزت چې دینو دا آیاتونه راولېګل او دارنګ مراد د دې دعاګانو نه المحافظه علی الصلوات په منځونو باندې چې دینو څه شه ده همیشواله ده خاص کر فرض منځونه فل جماعات په جمع کې نو سبا بیګا یاد کړل کنایه د ټول منځونو نه یا علما وی قراءت القرآن او دا رنګ ذکر سارو ماخه قرآن لولي دا الله ذکر کوي او یا دا چې يدعون نه مراد دعا ذکر یاد کا چې مراد ته دعاګانې دي بالغدات والعشی سبا کې او بیګا کې سحر چې پاسې نو دعا وغواړي د دې د پاره چې دا رز د دې افتتاح په اعمال صالحه وشي او په دعا وشي او چې ماخام او د کیږي نو بیا دعا وغواړي د دې د پاره چې کدی رزق کې سختایان تشوي چې هغه ورته الله معاف کړي نو ابتدا د رزم په دعا او انتها د رزم په دعا د دیو جن چې تسحر د خوب نه راپاسي نو دا دعا وایا الحمدلله الذي احیانا بعدما اماتنا والیه النشور دا الله حمد او ثنا وایا چې د ورځې افتتاح د الله د حمد نه وشوه او چې بیا کله ما خام کې ماسختن کې ود کېږي نو بیا به په خي اړه باندې سملی او دا دعا به وي اللهم باسمک اموت واحیا ځکه چې رز د اخلاص شوا نو اوس چې دین اخیری حالت ته پته نه لګي چې بیا به تر پاسهږي او په دې حالت کې به مرشي چې اخیری ذکر هم د الله پاک په خپل باندې جاری او بیا هم داغه چې کم دینو داغه نه امداد غواړي دې ته ویل کېږي عقبات عقبه وي غونډې ته سخ مقام ته نو فلک ته حمل عقبه چې راځي نو دا تکالیف او دا مشکلات دا به برداشت کې دا سینه ده چې ته مسلې شروع کې او دا ولې ورځ نه ده تا ته خلق په غاړه کې هارون او امبیلونه واچي والله چې بیا به دا ټول خلق د علم پسې راوته کله کله انسان نه دی د علم نه ډیر خشه نشته کنه قسم په الله دې چې د دنیا ټول نعمتونه یو خوا کې او دا علم بل خوا کې نو دی پس یو نعمت هم نرسی یو هم نرسی د دې پاغه تکلیف کې مسړی لمزای د دې پاغه تکلیف کې مخوان دي خو کله نا کله انسان دومره بور شي کنه وای چې بس ما خو کړه د علم زه خو اوس بلګیایم ما خو زه به خپل بچي او خپل کشر دې وصیت وکم چې علم مکوا ولی چې دا خلک به داسې حد ته تنگ کی چې سړی پریشان شي چې پیسې باندې به پابندی نه خو پتا به پابندی ټماټرو چغې به والي کیږي دا لوګانو چغې به یې سندرغاړو سره بلس پنځه کسان سکیورټي ګارد مخ کې ورستو رواني او تب په خپل کور کې پریشانې نو سړې تنگ شي بازي وخت خدا یاد ساته چې څومره تکالیف راځي نو دومره پکې ثواب هم ډیر دی دومره پکې اجر هم ډیر دی دومره پکې خیر او پیدا هم ډیر نو په دې باندې بیا سړی ته تسلی ملاو شي او بیا کله سړی دا سوچونه کوي چې اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل د ټولو نه سخت امتحان په پیغمبرانو راځي بیا چې کم نیکان خلک کی پاغی بیا چې کم نیکانی پاغی سمره چې انسان کې ډیر دیری نو دومره ډیر تکالیف پاغه باندې راځي نو بیا سړی خوشاله شي چې خلک خواغه ونه په کانو باندې ولي چې میوه پکې شنډې ونی څوک نه ولي نو چې ته میوي نیسی نو خامخا به تا خلک په کانو ولي سری ویلیو چې ځان کې د ونی هغه صفت پیدا ک خلق د پکانو ولي او تب او تمیوي ورغورځي دا صفت په ځان کې پیدا ک خلق به تاسو سره بغض کوي او تب او ته خیر راسي نو امتحانات برازي اول چې ته دعوت شروع کی کنه نو د ټولو نه اول امتحان دا دی دا سیدا درجه په درجه دی چې کله ته بیان شروع کې د توحید او د سنت کلی تلاړ شي قران راواله حدیث راواله بیان کې د جمعې نو چې کم د توحید او د سنت مخالفین دي نو هغه په پتا د اعتراض کوي چې ګور پلانې دلته ډیر غټ مولای سیب تیر شوی دی الله دی وبخي پلانې غټ مولا او پلانې غټ مولای سیب هغه نه دا خبره مونږ نه دی اوریدلې او ته چې دنو پرون جولا شو نن نشي پټه پرون طالب یو نن مولا شوی او راغله په منبر ناشته او دا دی واغه دی دا توحید دی او دا شرک دی او دا سنت دی او دا بدعت دی نوې نوې مسلې دې شروع کړې دي دا خبره خو مونږ چې تنن اوس پورې نه وریدلې نو ستا جواب به داسې نه چې ته وې چې مړه دا خو هغه حق پټ کړي دی هغه غلط کار کړي دی چې اشخاص او زوات سره به کار نه لري ستا جواب اسان دی تب ورته وې چې زما خدا خیال دی چې دا مسلې باغی کړي تاسو باندې یو ریدلی یا به تاسو ولا خواله نه راغلی یا به تاسو نه ورتلی نو هغه غریبانو بچا ته کړي وي خو خیر که هغه نیم کړي نو شکر دی الحمدلله چې غټو غټو خلکو دا مسلې و نه کړې او زمانہ الله پاک دا کار واغس په دې خدای الله ډیر شکر ادا کول پکار دي چې مال الله د دې د بیانولو توفیق راک الیس الله باعلم بالشاکرین اينه د الله پاک خپو یې په شکر گزارو دا خدای الله لوی شکر دې په دې باندې دې بغلیش الله وی وکذالک فتننا بعضهم ببعضین دارنګ امتحان کو منګه د بازو د په بازو نور سره ليقولوا دې د پاره چې دی اوای اها اولای من الله ایا داغه کسان دي چې احسان کړي دی الله علیهم په دی باندې من بیننا زمنګ د مینځنا لکه دا ته دومره خيار رالی ته دومره تکړه رالی مړه جواب الیس الله باعلم بالشاکرین ایا نه دی الله تعالی خپوا په شکر گزارو شکر دې کنه چې الله د دې توفیق مال راک و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا دې کې ترغیب دې اخلاق حسنه ہوتا نو سلام خو چې کم کس راشي هغه به سلام کوي دلته څنګه وی چې فقل سلام علیکم اصل کې په دې خبره ځان پوه کوي سلام ارزه کې دغه یو معنا نه ده چې سلام التحیه دی سلام په ډیرو معناګانو باندې راځي یو سلام هغه نه مراد جواب د سلامي سړی ته سلام وکینو ته ته وعلیکم السلام مرګر رالل او تا ته سلام وکینو ته ته وعلیکم السلام وای دا نه چې خلک د ته سلام کوي او ته سمون بوکم نه وعلیکم السلام هم نه وي خلک پیدا ډیر بیکار دي سلام جواب هم نه ورکوي نو دویم سلام سلام التحیه دی یو سړی له مخې لراله نو کوشش وکړه چې په سلام کې پاغه مخ کې شي دا مو چې دی ولې په ما سلام نه شي ته کوشش وکړه البادئ بالسلام بریء من الكبر سلام باندې مخکې کېدون کې د تکبر نه بری دی جدا دی نو چې څوک د راضي مخې له مسلمانانو سلام په اچوا دریم دې سلام په معنا د خیر رالی قا سلام خو هغه سړی اچي چې کم سړی د بهر ناراضي نو تا ته څنګه وی چې فقل سلامون ته وته وی چې سلامون نو دلته دا سلام د خیر علی په معنا دی چې په خیر رالی لاس ور سره ملاو کا غاړه ور سره ملاو کا قدر عزت وکا چې هغه خوشاله شي دریم سلورم دک شان د مړو په خوا تیریږي او سلام په مړو باندې اچي نو دا نه دګنی وای راسي خلک ته سلامونه چی چې دای ناوري ته په سلام پیګې نه چې سلام مطلب څه دی سلام د مړو دا په معنا د دعا د مړو ته لکه د دې څه مطلب دی السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر اے قبرونو والو په تاسو دې سلامي او الله دې تاسو مونږ ته بخنه وکي تاسو مونږ نه مخکې تلی مونږ در پسیو نو کدا صرف عام سلام نو بیا د نور کسی ته ضرورت دی دلته السلام علیکم مطلب بدای چې تاسو د الله د عذاب نه بچو ساتي په تاسو د سلامتیای او کدا سي نشي نو بیا دا ته چې کم سلام ځان سره وای دا خو تپټ وای او پروي وای نو بیا به دومره چې غوي چې دا مقبري ولای خو ووري کنه دا سلام په معنا د دعا دی یعنی ته تاسو کې چې دا سلام به په زور وې کپټ به وې که چرته دا په زور نو بیا صحیح ده لکه دومره په زور چې دا ټوله مقبره اوري لکه تا خو صيغه د جمع وي او ته په لار روانه مقبره غزه کې ده نو دا چې ستا سره کم سړی هغه نه اوري نو هغه مړی څنګه واوري نو کم سے کم بیا خو د قبر غاړې ته ورشه لک په زور وای نه دا بزان سره وې پټ او دا په مزه باندې او دا مړو مړو ته تا دعا وکړه الله به قبول کړي او پدې کې مقصد اغه ته دعا ده او ځان ته مرګ مخه تکول دي انتم سلفنا ونحن بالاثر او کچرتا خامخا سلام او تحیه شي نو بیا د سلام جواب څنګه دی واجب دی کم سلام چې سلام او تحیه داغه جواب څنګه دی واجب نو چې پتا یو سړی سلام واچي نو تب جواب پټ ورکې کپ زوره به ورکې دا څه خو نه ده چې تا ته سړی وی السلام علیکم او ته پړه کې وی وعلیکم سلام هغه وې دې سړی غواړو زما د سلام جواب را نه کړ ته به دومره په زور وې چې هغه تسو شي ستاغه سلام ورسی نو چې څا مخه ته په مړی سلام کې او ته دا زما سلام اوري نو بیا لغوه کېده چې تا ته سو ویل نو چې ته دا هغه سلام نه اوري او هغه ستا غاوري نو بیا خو هغه راستل غواړي او تخه خول غواړي ځکه چې ته مړی واغه ژوند دی چې ته ناوري واغه اوري دا سلام مړ پرام شه دا په معنا د دعا دی دې کې اورېدو ته ضرورت نشته الله وا اورېد کنه الله باغی د عذاب نه بچ کې هغه او تا ته وبخنه مو کی کله سلام راضی سلام متارکا سلام متارکا دا معنا چې مجلس سړی پریدي او دا غې نه رواني سلام خلک اول کې کوي ا دې چې رواني کې وي السلام علیکم دا د مجلس نه د رخصتې دو سلامي ابراهيم عليه السلام پلار سره لګیا دی او اخر کې وته سلام علیک ساستغفر لك ربي لار په تار سلام نو دغه اوسه پوری خبرې کولې اوسه سلام واچو نه دا د متارکی او د پرې خودو هغه سلام دی دا سلامونه جدا جدا معنا او مطلب باندې دي ښا دلته سلام په معنا د خیر رالی باندې کله چې راشي تا تا کسان چې ایمان لري زمونږ په آیاتونو باندې نو تور ته وایي چې سلام علیکم سلام دی وی پتا سو باندې اني په خیر را لای كتب ربكم على نفسه الرحمه لازم کړه دې رب تاسو په خپل ځان باندې مهرباني اولا انه من عمل منکم سوءا بجهاله شان دا دې چا چې عمل کو تاسو نه ناکاره عمل پنا پوي باندې ثم تاب من بعده بیت وبست پس داغینا واصلح خپل عمل برابر ک فانه غفور الرحیم پس یقینا د الله بخنه کون کې او رحم کون کې ده من عمل منکم سوءا بجهاله تاسو تمام مخ کې ویلو ولیک یو سړی په قصبانه ګناو کینو هغه ته الله بخنه نه کوي کله چې ته د الله توحید بیانې نو دا مشرک چی کنا یا د سنت بیان کې او د بدعات رد کې نو دا مبتدی چی کنا دې بتا ته وی چیرې چې تبله مسله د لنه درځي چې دا یو مسله د بیا بیا کې چې دا توحید دی او دا شرک دی او دا نورې مسلې چې ته د مسواک مسله پکې وکا چې مسواک سونه پکار دی روزه مسله پکې وکا د منځ پکې وکا نو ته دا یو مسله کې نورې نه کې نو داغي جواب وکذالک نفسر الایات دارنګ واضح واضح بیانو منګا آیاتونه د توحید صد پار ولی تستبین سبیل المجرمین دې د پار چې خخکار شلار د مجرمانو الله وای چې دا بیمانه د ښکارا شي او خلکو ته معلوم شي چې او توحید په د باندې ډیر بد لګي قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله اوس طریقې د تعلیم اوله طریقه او دا جوابونه دي د سوالونو ښا یره جی ته زمونږ د دین ولې نه مانی دې کې څه نقصان دی لکه زمونږ د پلار د نیکه دین دی او ته نه مانی جواب قل انی نهیت ورته وای قرن زمن کړه شوی ما ان اعبد الذین د دین چې عبادت کوم دغه کسانو تدعونا من دون الله چې تاسو را مدد کوی ما سوا د الله نه درېمه طریقه یې رجی تا سره دلیل نشته جواب قل انی علی بینه من ربی و یقینا ز په واضح دلیل ما طرف در رب زما زمانہ وکذبتم به او نسبت دروغ کړه د تاسو به دغه دلیل ته یا تاسو نسبت د دروغ کوي زما رب ته چې د دروغ وي نعوذ بالله ما عندي ما تستعجلون به دا بل سوال او داغي جواب یرا چې ته پیغمبر یې موږ نه منو موږ باندې عذاب را ولکنه موږ تبا کا جواب نشته ما سره غا عذاب چې تاسو تلوار سره غواړي غیلرا ان الحكم الا لله نه د فیصله د عذاب مگر الله د پاره د یقص الحق بیانې حق لرا وهو خیر الفاصلین او د الله غره فیصله کون کې ده یا جدا کون کې ده حق او باطل لرا قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم دا جواب د خپل سوال زجی مونږ ته وخو خایا چې هغه وخت کله کم ځای کې د عذاب کله برازي او په دې کې نفي د شرک په علم او د په تصرف دواړو دا وای لو ان عندي که چرته ما سره ما ما سره زکه د غیب علم نشته نبی وای چې د غیب او د علم خصوصیت او خاصه دا صرف د یو الله ده چې دا یو الله په غیب پویږي او بلی څوک په غیب باندې نه پویږي الله دای چاله نه ورکی نو دا خزانو ته وای د الله سره خزانی دي د غیب او که جمع د مفتاح شي کنه نو دا بیا چابی ته وای د الله سره چابیانی د غیب دي لا يعلمها الا هو نه پويږي په دې غیب باندې مگر یو الله پاک پويږي هیڅوک په بل نه پیږي انبیا هم په غیب نه پیږي ها د الله سره چا بیان یا خزانه د غیب دی نه پیږي په د غیب باندې مگر د غیب الله پويږي و یعلم دا بل دلیل پويږي د الله تعالی ما فی البر والبحر پاغه باندې چې په وچو سمندر کې دی دا دوی یاد کړل ځکه چې دا په دې کائنات کې لوی مخلوق داو وچا دا سمندر د نور په کې سری د وچه د حال لم الله خبر د سمندرم د حال لم الله خبر که دانا پزمکه کې وغورځي رد بن معنا دا چې را زرغونیږي ام الله ته پته ده او یا بس مطلب دا چې اوچا ده نه زرغونیږي نو الله ته پته ده دی وی وی دانې نه الله خبر دی او د ونې دی یوی یوی پانې نه الله خبر دی چې دا وغورځي دا او دا بل به غورځيږي او دا بل بلایي دا داسې نه ده چې ګنې بس شهر نه پرسان دی پته پکې نه لګي الا فی کتاب مبین مګر کتاب نه مراد کنایه ده د علم د الله نه دا په علم د الله کې د ښکارا یا په لوح محفوظ کې دي وهو الذی یتوفاکم باللیل دا بل شپږم دلیل عقلی دا الله د غزاد یتوفاکم باللیل معنی ته سوچ کوا ینومکم باللیل چې تاسو باندې د شپې خوب راوړي توفی معناګانې تاسو ته ما کړې وی یو معنی و نو لکه دا ځای مې راړولې دویمه معنی و اخذ الشیء وافیا لکه سورۃ نور مونږ راړولې سلورم دریم معنی و مور مرګ موت لکه سورې زمر مونږ راړولې نو دلته په معنی د نوم باندې دی خان د شپې دی ود کی د ورځې دی بیا را ویخ کی ولی چې کمنېټه د الله د ژوند مقرر کړي د چې هغه پوره شي کنه ایته بسنګ راسي او دارنګ چې کوم رزق د الله مقرر کړي د چې هغه وخوري کنه ځکه خوب کې خو خوراک نه کیږي چې هغه خلاص شي نو بیا به د باندې مرګ راځي ثم الیه مرجعکم بیا د الله ته واپس تاسو دا بیا به خبر کی تاسو پاره چې تاسو وای چې کوم عملونه کول وم دلیل وهو القاهر د الله پاک زور ور دی فوق عباده د پاسه د خپل بندګانو نا و یرسل علیکم حفظا را لیږي په تاسو باندې ساتون کې پرشتي حفظا حفاظت کوونکې ملائک علماء لیکلي دي تفسیر قرطبي وای انسان سره دوه قسمه ملائک ګرځي ښا یو ته ویل کیږي حفظت الابدان او دویم ته ویل کیږي حفظت الاعمال حفاظت کوي د من امر الله معنی من اجل امر الله د وجه د حکم د الله نه یا من په معنی د با به امر الله په حکم د الله نو دا د حفظت الابدان د انسان د بدن د حفاظت د پاره ملائک راغلي او کدا پرشته نه وې کنه انسان په خوا درهم برهم شوی دی جناتو باولا خوا دی خوا کړو خو نشي کولای ولی چې د سره ملائک دي او د د بدن حفاظت کوي ها چې کم تکلیف رب مقرر کړي هغه هو چې ملائک در سره یې هم تا ته برسي خو چې کم مطلب ستا په تقدیر کې رب نه دی لیکلې او الله غواړي چې تا دا غې نه وساتي او جنات ته نقصان رسي بل شي رسي نو فرشتي دی بچ کی دا غې نه دویم حفظت الاعمال دی هغه ملائک چې هغه د انسان د اعمالو د پاره انسان سره ګرځي حفاظت د پاره په خیو غبانې یو پرشته ناشته هغه ستاني کی لیکي په ګسو غبانې یو پرشته ناشته هغه ستا ګناونه لیکي نو دا دو قسمه پرشته هر انسان سره دی یو د بدن د حفاظت او بل د اعمالو د حفاظت قرطبي بیا لیکلی دی یقال لكل انسان خمسه من الملائکه د یو انسان په ډیوټي باندې پنځه پرشته لګیدلې دي ها هر انسان سره پنځه ملائکه دي څنګه روح اخلي دا غنه زمنګ ملائک رسول نه مراد ملائک ها وهم لا یفرتون وغي کمه نه کوي الکا چې وې نیټه برابر شي نو پرشتي تی روح اخلي دلته سوچ کوا الله یتوفى الانفس حين موتها الله چې د نو وفات کوي نفسونو لره په وخت د مرګ داږي کی نو اشکال دا د ماته ګوري کله وی یو پرشتہ روح اخلي کله وی ډيري پرشتي روح اخلي او کله وی الله ته اخلي دا تعارض نو جواب اصل کې الله ته چې نسبت کیږي نو په دې اعتبار باندې چې د مرګ حکم الله کوي د مرګ فیصله الله کوي نیټه الله مقرر کړي د پرشتي راضي د الله په حکم باندې لکه مس مطلب څنګه که یو کار مطلب چې تکه نو کاغه هر څوک کی کنه نو خلک وای دا دو ځکه چې کسان تالی غلی دي کنه نو خلک نسبت تا تا کوي وای دا پلانی دا کار داسې او کله کمړې بیات کما اوس قاتلانو له پیسې مخ ورکه دا اجرتیانو له سړې مړکا نو الت مالکان سو وی دا پلانی مړک ولی وی پیسې ور کړې ما هغه خلک نه یادې دا چې پیسې ور کړې هغه یادې دغه شانه یو سړی په یو کلی کې ښه کارو کې خېګړو لکه مطلب دا حکومتو کارونه کوي کنه دا روډې پوخ کو دا پولې جوړ کو نو دا پلانی جوړ کو نو پلانې خو پکې نه پکې خخته لګولې دا نه پکې ګټه لګولې دلته ناس دي خو چون کې منزور کړي هغه ده او بل هغه پاس کړي ده کار اوس مزدوران کې نوم د چا یادې دا غي یادې نو الله پاک ځکه یادېږي چې الله د مرګ فیصله کړې ده الله د مرګ حکم کړی دی الذي خلق الموت والحیات اندازه د مرګ او جون غل غولې ده نو په دې نسبت الله یادېږي او کله چې دنو مفرد راځي پرشتہ یتوفاکم مو یتوفاکم ملک الموت الذي وکل بكم ما د توختی ویل السجده 11 چې تاسو لا هغه پرشتہ وفات کی چې په تاسو مقرر ده نو اصل کې ملک الموت یو دی او هغه ته دا ذمہواری والا ده چې تبا د مړو نه روحونه د خلکو روحونه به ته اخلي د هغه ملک الموت نوم دی عزرائیل علیه الصلاۃ والسلام په باز روایتو کې راغلی خدا یو پرشته چې د دای مشره ده او د دې په حکم کې ډېری پرشته بیا کار کوي نو چې کله یو پرشته یاد شي نو په دې اعتبار چې مشره هغه ده او کله ډیر یاد شي نو په دې اعتبار چې د هغه د حکم د لاندې ډیر ملائک بیا کار کوي نو دې د وجه نه ښا بل روح یو پرشتہ اخلي خو چې نیک انسان نو تعظیما ډېر پرشته راغلي او یاد یو کا بيدین انسان نو داغه د يرولو د پاره ډېر پرشته راغلي دا صرف په دې اعتبار باندې جمع وي ښا الله الله یتوفا توفته رسولنا روح اخلی داغنه زمنګ ملائک وهم لا یفرتون غی کمینه کوي ثم ردوا الى الله مولاهم الحق بیا بدای واپس کړی شي الله تا مولاهم الحق چې هغه مولا د دې د ان خالق د دې د رښتیا او رازق د دې د رښتیا الا له الحكم خبردار د الله لپاره دی فیصله وهو اسرع الحاسبین او د الله دې زر حساب کونکي قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر وای زمانه بي دریم بل دلیل سوګ دې چې خلاصي تاسو لره د تیارو د وچو د سمندرنا تیاری ان تکالیف تدعونه تزرعا وخفيا چرا بلای تاسو غل رب عاجز یو په پټه باندې لئن جانا من هذه تاسو وای ک خلاص کو مونږه الله د دې تکلیف نه لنکونن من الشاکرین خامخا شوب مونږه شکر گزارونه دینه دا معلومه شوا چې په کاپیرانو تکلیف راشي نو دی بیا تدعونه یو الله را مدد کوي او دا غي د دعا طریقې مو خدا اغه په دې پويږي چې بهتره دعا هغه د چې پای کې عاجزي الله ته او بهتره دعا هغه د چې په پټه د الله نه وغواړي نو زکه وي تزرعا و خفیتا کاپیرانو به هم د الله نه دعا په پټه غوښتا نو دعا په پټه بهتر په پټه باندې غختل بهتر دی سورته اعراف کې براش ادعو ربکم تضرعا وخفیا پش پنایات کې د رب نه دعا په عاجزۍ غواړي او په پټه غواړي چې په دعا کې مناسب نه دی ها لئن انجانا من هذه کخلاص کلو منګ الله د دې تکلیف نه نو خامخا شوب منګ د شکر گزارونه قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب بل دلیل اتم وای الله پاک خلاصي تاسو لرا منها د دې تکلیف نه او د هر مصیبت نه ثم انتم تشركون بیا تاسو شرکون کی دا ثم د استبعاد د پاره دی ان استاسو دا شرک بیا د حق نه ډیر لري دی پښتانه وای کنه وای په کم تالی کې چې خلک خوري نو پای کې بیا نه کوي نو تاسو پاګه تالی کې کوي کم الله چې خلاص کړی نو ګور هغه سره بیا شریک جوړوي وقل هو القادر و اید الله زورور دی علی ایبعث علیکم پدې چراولیږي تاسو باندې عذاب من فوقکم عذاب د پاسه تاسو نه لکه څنګه چې په عادیانو سمودیانو قوم لوط او قوم نوح علی السلام باندې را لېګلو او من تحت ارجلکم یا لاندې د خپوس تاسو نه پدیم قادر دې چې زمکه کې ډوب کې اوم منډي لکه قارون چې منډلو او یلبسکم شیعا یو بغرزی تاسو لره ډلې مختلفې د یو بل سره په جنگ وي دا ځان له یو عذاب دی چې پار کلی کې شل ډلی او یو د بل خلاف یو د بل خپې وي عوامو نن چل خطای چې خدای منسو موږ د چا عمر ويذيق بعضكم باس بعض او سکي بعض استاسو ته جنگ د بعضو انظر كيف نصرف الايات وګوره چې سرنګ بار بار بیانو مونږ آیاتونه لعلهم يفقهون د دې لپاره چې دوی پوښي وکذب به قومک نسبت دروغ کړي د قران ته قوم ستا او هو الحق دا د حق ګورا خلک یو شان قرآن دی کنه مړ خو چاته کې ناستل غواړي نه مبتدی سره به قرآن ته نه کینی ولی چې هغه خو د قرآن او د حدیث غلط مطلب بیانوي خپل شرک ته ثابتې بدعت ته ثابتې نو داسې خلکو نه به مخاړي قرطبی لیکلی دی په دې آیت کې منع ده عن مجالسه الكفار واهل البدع چې د کاپیرانو سره مجلس کې باندې کېنی او د بدعتیانو سره به مجلس کې نه کېنی او بیا وی د علماو اقوال نقل کړي دي فضیل ابن عیاض ډیر لوی سړی تیر شوی دی وای چې فضیل ابن عیاض وای من احب صاحب بدعت احبط الله عمله واخرج نور الاسلام من قلبه دا یو نه وی کنه دا ټول زمونږ د سر تاجونه دی زمونږ د سر ګولونه دی لکه داسې مکوا د اسلام غ نور به ختم شي د په اسلام باندې غیرت نه کوي یو سړی ستا پلار پس خبرې کوي نو تاغه ته بد ګوري ستا مور پس خبرې کوي ته ته بد ګوري او ستا معمولی غونه حق وای ته ته بد ګوري او چې سړی دین کې ناروا کارونه کوي هغه ته ډوغګ نه کوي بیا مې دا زمونږ د سر ګل دا ته په دین غیرت نه کې کنه دارنګا بیا اغلی کی من زوج کریمه مبتدعا فقط قطع رحمها بدتی لر کړي لور په نکاح ورکړه نو چا چې په نکاح باندې ورکړه خپل عزتمن د لور بي د تین انسان ته نو دې پلار دا خپل لور رشتہ ختم کړله بدعتي لور چې ته په نکاح ورنکې رشتہ وسره ونکې دارنګ ومن جلس مع صاحب بدعت لم یوتل حکمتا سوک چې بدعتي سره کیناستا دلب حکمت نه ملاویږي نه علم د قران او سنت بالا نه ور کوي د به ټول عمر په قران پوي نشي دارنګ بیالی کې وایزا علم الله مر رجلن انه مبغض لصاحب بدعت رجوت ان يغفر الله له وای کله چې الله پاک وګوري د یو سړی په باره کې چې نور نیکی خودم رانه دا کړی کنه خودی سړی کې دا کارو چې د الله د رضا د پاره به بدعتین نفرت کو وای رجو تو ایغفر الله له زما امید دی چې الله بدتا د دې په وجبانه بخنه کوي عائشه رضی الله عنها وای من وقر صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام چا چې د بدعتي عزت وک هغه دا غسر د اسلام پروانه ولو کې امداد وک عزت به هم نه کې ځکه چې دا بیا نور مضبوط شي نو بیا ډېر دین ته نقصان رسي جس احکام القرآن د امام جساس په دې ځای لیکلي دي چې په منګ باندې لازم دي چې د ملحدینو او د ټولو کفارو مجلسونه فریدو او چې کله غي شرک کوي کفر کوي ارغه کار کوي چې داغه کول جایز نه کله چې زمون په وس کې داغه رد او انکار نه په کار دي چې داسې مجلس نه ځان وساتي دارنګ ابن العربی لیکلی دی وهذا دلیل علی ان مجالسه اهل المنکر لا يحل دا دلیل دی په دې خبره باندې چې څوک منکر کین او هغه سره ناشته جایز نه ده دا سه خلق سره باندې کینی قران تا ته یو تعلیم درکې او ته نه نه نه ټول زموږ د سر ګولونه دي حتا یخوض فی حدیث غیره تر دې چې دینه نوځي په بل خبره کې سړې په یو نظریه او په یو عقیده خوان کوي چې هغه د قران حدیث نه معلومه کی او پاغي روان شي او چې نظریه معلومه نه دا سړې نه و اما ينسينك الشيطان کچرته ير کی تانه شیطان فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمين چته خبره د نه ير شوی وا نبی ته خطاب دی خو نبی نه خو شیطان نشي راولې مراد امت دی نور آیات چې درته نو مې ساريګا فلا تقود معنی یاد کاوس مې ساريګا پس ته یادولو نه د قوم ظالمانو سره داغه د کارونو نامن حسابهم د حساب د دین من شین څه شی ولکن ذکر لیکن په دای باندې د پند او نصیحت کول دیتا لعلهم یتقون دې د پاره چې د ځان بچ کی دی لتلې چې تو ته بیان کې نو بیا ټیک ده وزر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا نصیحت دی ورته وک بیان دی وک نیمه خان سمانه یا خدا معنا ده چې دا دین پورې لوبه مسخره کوي او یا دا معنا ده چې هغه خپل دین دغه شی ګرځولې دی لکه د باز خلکو دین څه دی ته وې چې قران تلاوت کو چې ثواب به وشي درس کو چې ثواب به وشي کنه او ته وې چې منځ کما ثواب به وشي روزه ونی سما هغه وی راغون شي چې قوالی شریف او کو چې ثواب وشي سما ډیر ثواب لري کنه قوالی یو ته ستار وي او بل ته رباب وي او بل ته سندري وي وي بس غټ ثواب وشوخه ها د اغي ثواب دای نو چې کوم خلکو ګډا ته دین ویلې دي سندرو ته دین ویلې دي داسې خلک پرې دا وکنه وزر الذین ذکر یې څنګه الله دې مافیو کې په یو غرب غروب باندې لکه په خوا بچ خلکو هغه وګي ټکول کنه وګي ټکولم لیدلی چرته وګي به مشرانو ټکول په خوانو تریشر خو نه وی ویلک आवाज یو کوي او گزار یو کوي نای کې بنارا سړې نه چلے غیر چاپیر به کوتکونه او مینس کې به دوه ګډېرې جوړ کړو او هغه یو غرب وو په یو لاس باندې په یو گزار باندې بر اخلاصې دو بیا به برکه دو بیا بر اخلاصې دیم په یو غرب باندې आवाज دی الله هو الله هو الله هو نو بس یو هو دی هو دی بس په پی بنه شي دا وسته شي دا وس د الله ذکر دی او دس یو نو سپیکر کې دس یو بلنګ پیته ویګنه کې چا منګیله ډنګ ورکړ کنه دا ذکر دی دا سه خلق پرې دا خپل کار دی کوي او موږ ذکر کو ذکر خو موږ هم کو خو ستا په شان نه کو خان ولې موږ د تجدیدونو ذاکرین نه ښکارو الحمدلله دا ذکر دی کنه انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون د قران نه بل بهتر ذکر چرته دی سار چې کینې نو 2 بجې پاسي دا ذکر نه دی دا رنګ دا تلاوت د قران کې دا ذکر نه دی سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر وینو دا ذکر نه دی چې تسبیح د زری او خغه غیبی غم ناز ته ځان لیوای ذکر دا دی دا خلوبی دي دا نوري پرې دا واغه کسان چې غي نیولې د خپل دین لاعبن لوبي ولهو نو عبس دوکه کې چولې دی لره ژوند دنیا وذکر به پنور ک په دې قران عظیم باندې ان تبصل نفس د دې وجنه چې هلاک بشي او نفس په سبب داږي چې کم کسبې کړي لري ليس لها نبي داږي د پاره ما سوا د الله نه سوک دوست او نه سوک شپارس کون کې و ان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها کدا نفس جرمانه ور کی پورا جرمانه وا بنغست شي داغینا اولائک الذین ابسلوا دا کسان دي چې هلاک شو گیر شو بما کسبو په سبب دای چې کم ګناونه کړیو لهم شراب من حمیم دای د پارس کل به د ګرمو بو نوازا به درناک په سبب داغي چې ودی چې کو پرې کو قل انا دو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا دا اوس سمره د دلایل او رد شرک په دعا وای انا دعو من دون الله ای راو بل من ما سوا د الله نه غی چالارم قل تو ورته وای ان هد الله هو الهدى یقینا هدایت د الله ان دین د الله دغه صحیح هدایت ده ان دا رسون کې ده حق تا و امرنا لنسلم لرب العالمین او حکم کړی شوی دی مونږه ته د دې لپاره چې غاړه کیدو د لپاره د رب د مخلوقات وانا قیم الصلاه دا چې پابندی کوي د منځونو واتقوه ويرګه د الله تعالی نه او هو الذی الیه تحشرون دا الله د غزاد چې د الله تب جمع کړي شي تاسو او هو الذی دا بل دلیل دا الله د غزاد چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکا بالحق د پاره د اظهار د حق و یوم یقول پکم رزبان چې او بو یلا کن موجود شف یکون پس موجود بشي ارشه قوله الحق هر وینا د الله حق ده وله الملک د الله د پاره بادشاہی ده یوم ينفخ فی الصور په کمر زبانه چې پکبو والے شي پشپېلې کې و عالم الغیب په دې په پټو او شهادت او پخکارو او دا الله حکمت والا او خبردار دی و اذ قال ابراهیم اوس د دې زینا سلورم باب دا برواني آیت بهانوي دو نوي پوري پدې کې اول دو دلایل دي اول دلیل نقلی تفصیلی ذکر کوي د ابراهیم علی السلام نه او بیا دویم دلیل نقلی اجمالی د ولس انبیاونه د دې دواړو دلایل نقلیو مقصد د رد شرک او ترغیب ال توحید اول دلیل نقلی د ابراهیم علی السلام نه و اذ قال ابراهیم کله چې وی ابراهیم علی السلام لابیه خپل پلار تا رب ته مخ کې سره سده لکا مخ کې ویل چې له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا د مرګری د هدایت ته رابلی او د ناراضي لکه ابراهیم علی السلام چې خپل پلار او قوم هدایت ته رابلل او د هدایت ته ناراضل دا د هغه د بوت نومو اس قال لابيه ازر ان عابد ازر کله چې پلار توي چې هغه پلار د ازر بوت عبادت کوونکو او یا علما وی دا ازر وتوي ازر اصل کې چې دینو معوج ته وي کوک ته نو داوم د سید دین نه کوک شوی وکنه او یی وی دا لقب خو قران ظاهر نه معلومیږي چې نوم آزرو دا د ابراهیم علی السلام پلار چې وو د د بادشاه د خواصو نه او د پخپل چې د نو بت پروش هم وو بوتان به جوړاول او خرڅول به چې کم به خو خو غیله به ځان له عبادت کو نور خلکو باندې به هم خرڅول علماو لیکلی دي بعض خلک په دې شعرونو کې خپل محبوب ته صنم وایي دا سندرغاړي نه دي دې څه وته وایي صنم دا ټکی غلط دی صنم خو خلکو به د الله سره په عبادت کې شریکونه تم د الله سره عبادت کې شریکې دا د د مینې والا ټکی ته صنم ویل کس ته صنم ویل دا ناجایز او باز خلک خپل استاد تا خپل مور او پلار تا قبلګا وي وی قبلګا رحمت الله علیه بدا زویل او قبلګا رحمت الله علیه دا هم چې کم دینو خنه دا دا ټکی خ نه دی قبله خو چې دینو آی ته خلق سجدي کې نه تباغه ته سجده کې سم نوم ولې نه یادې دیغ باغ نه دی باغ باغ ته جنت ولی وای زکه چې دا هم د ازمکه په د پانو په د سوري باندې د دورنا پټه کړې ده او چې سړې په ګلان دي نو تیار تیار ښکاری زکه وته جنت وای مجنون ته لیونه لیونی ته مجنون ولی وای د دې وجنه ورته وای چې د په د دماغ باندې تیار راغلی ده او د سن پیژني نو زکه وته مجنون وي او جنې ته جنې زکه وای چې دا هم پټه وي څه شي وي پټه وي د پردو سړونه او چې کله جنې را او دا پرده نه کوي او ستر نه کوي او پردو سړو مخ کې داسې ګرځي دا جنې نه زبله بلا ده ها کدا جنې ونه دی بس کوله پرده کوله جنې دا بعضی ټکی د سیدی چې دا د پښتو او راغستل شوی د عربی نه بعضی د پښتو راغستل شوی د پارسی نه مونږ ته سوچ نه کوو خالی زری وایو نو جنای دا اصل کې په دې بنیاد چې دا به د سړو د سترګو نه سي پټې لکه د پیریانو پیران ته نه جنکی بم نه او چې دا د سړو مخ کې ګرځي او پیغله دا ګرځي نو دا بیا سبل شي دی ښا کې دې شي چې جړاګانو کې چتا ها بلستان ته بلستان مونږ وایو کنه دا بلستان په اصل کې د پارسی ټکی دی او دا د بڑا سي تن بڑا سي تن دا بلستان دا ډیره یخی چې اول کې سړې په کې ځان راون غاړي خو چې لګونه په کې سم لیکنه نو بیا رو رو سړی مخم را کولاو کې ګرم شي دا ولی دی کې اصل کې د انسان د دې بدن دا بڑاس را جمع شي انسان په خپل دومره ګرم دی چې توبه وباسه خو لکه دا د لپاره څه شي نه چې دا بڑاس را بن کی نو ځکه دی یخ چې کله د بڑاس را بن شي نو د بس ګرمای شروع کی نو دا اصل کې د بړاسه تن د انسان د بدن بړاس نو هغه د وجه نه انسان ته ګرمایش ملاو شي نو دلته جن معنا چې تیار شو هر کله چې تیار شو پاغه باندې شپه را کوكب ویلی د ستوري لرا قال هاذا ربي نو ودا زما رب دې الک دلته اشکال دی هاذا ربي نو ابراهيم عليه السلام ستور تربوي بعض خلکو لیکلي دي کنه تفسیر دار چا کار نه دی ښا دي ټکی ته چل خطا کړي ره و ابراهيم عليه السلام چې خلکو قتل چې د ستورو عبادت وکاو نو ابراهيم عليه السلام هغه باندې دا خبت راغې التباس راغې و چې دا به رب زکه چې لکه سم پړقیږي او زلیږي کنه نو اغم ورته رب وی لګ وخت پوري نو ماخام چې سار چې بیا ستوري پری وتل نو به سوچ راغې چې مړه دا خو رب نه دی چې رب نه دی باندې پناه ولې راته او دا سې چې سپوږمۍ ولید چې زلیدن وای دا مې رب دینو چې هغه پرې وطن وای بیا مې وی چې دا رب نه دینو بیا تیرا واپس شو به نور تر رب وی چې هغه مړنه په دې خو هغه بغیر د دینم پوی د چې دا ستوري وشته او سار بنای سار پور انتظار ته ضرورت دی ولې هغه په لومبي ځل دا ستوري لیدل اوسه دا نه ده دا نسبت نبی ته کول دا د کفر او د شرک خبره ده دا غټه ګناه ده ابراهیم علی السلام د سر استوري ته الہ نه دی ویلي دلته کې څه مطلب دی هاذا ربي دلته سوچو کا یو مطلب دا دی چې هاذا کې دلته حمزه استفهامي مقدره کا بس اسانه توجیه وکي اهاذا ربي آیا دا زما رب کې دی شي نو دا استفهام د انکار دی بالکل دا زما رب نشي کېدای ورې چې په دې پناه او زوال راځي یو دا دی دویم دا یا دریم دا دی کی بیان دی د عقیدی د قوم ان یقول کل واحد منهم هاذا ربی څه مطلب دا خلق وای کنا یقول کل واحد منهم هاذا ربی هر یو د دین وای چې دا زما رب دی نو بیا په رد کوي او یا دیتا د علماو په اصطلاح کې جواب ویل کیږي من قبیل استرخاء العنان چې واګي لګ ورسس کې کنه چې دې سکه نو سمانا د قوم دا خبره یو منټ له تسلیمول د دې د پاره چې پاغي باندې رد وکي نو لکه دای ته وای چې تاسو خو وای چې دا زما رب دې زخزا زما رب شو نو چې سار شو یا غرب را تاسو خو یې کم ده نو را دې پیو کا ٹھیک شو خو اسانه توجیه کا بس اهاذا حمزه مقدره کنه بس مشکل اشکال به ختم شي قال اهاذا ربي ايدا زما رب دې فلما افلن کل چې هغه پریوت جګړه شروع کړې دا غ سره دا غ قوم نو هغه وتوی آی تاسو جګړه کوي ما سره په بار د توحید الله تعالی کې وقد هدان او په تحقیق سره مضبوط کړي ما هغه په توحید باندې هدایت کړي ما تا ولا اخاف ما تشركون به د یراو چیرې جی دا خدایان به ته نقصان ورسې غره هغه ورته یې زنه یریګم دا غې نه چې تاسو شریکان کوي د دې الله سره الا ان یشاء ربی شیئا مگر دا چې وګواړي زما رب سشي لرن هغه به ما ته رسی دی ما ته تکلیف نشي رسولې پراخه د رب زمار شي ته په اعتبار د علم اي دومره تاسو پندو نصیحت نه لې وکيف اخاف ما اشرکتم سرنګ به ویریګم زدا غنه چې تاسو شریکان کړی دی الله سره ولا تخافون انکم اشرکتم بالله او تاسو نه یریږئ چې یقینا تاسو شریکان کړی دی د الله سره مالم ينزل به علیکم سلطانا هغه چې نه دراله ګل الله تعالی پاغي باندې پتا سو دلیل لره فای الفریقین احق بالامن پس کما یو د دواړو ډلو نه ډیره حقدار ده په امن سره الله الله ګور دلته توجه کوم یو خو یو ابراهیم علی السلام دی بل خو ټول دنیا دا خزان ته فریق وی فای الفریقین احق بالامن چې ته په حق کې یو نو ستاب حیثیت د یو جماعت بیخه پس کم یو د دوالو ډلو نه ډیر لایق ده په امن باندې د عذاب نه کتا سوی مون کتا سو پویږي الله پاک کوئی چې چاله به امني الذين امنوا هغه کسان چې ایمان راوړې دي ولم يلبسوا ایمانهم بظلم نه دې ګډ وټړې د خپل ایمان سره بظلم هیڅ قسم شرک لرا الله اکبر اولائک لهم الامن وهم مهتدون شرک معنا باندې کې ایمان سره ظلم نه دی ملاو کړي دی لامل دی نو چې دا آیت راغې نو صحابه پریشان شو نبی علیہ السلام ته وی اینا لم یظلم نفسا دا سی په کم یوی په منګه کې چې هغه بزان سره ظلم نه کړي سه ګناه به نه شي نو معنا چې دا سه الله پاک وایي چې هغه خلکو له به امني چې هغه د ایمان نه پس هیڅ قسم ظلم نه کړي نو بیا خو پکې مونږ ټول راغلو سنا سه کمه خو د ګنادار یو نکیږي کنه نو نبی علی السلام ورته وایي چې دینه دغه ظلم نه دی مراد کم ظلم چې تاسو مراد وایي بلکې دینه مراد هغه ظلم دی کم چې لقمان حکیم خپل بچی ته خودلو یا بنیا لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم سوره لقمان دی الله سمات بچی ته ویلو بچوړیا الله سره شریک م پیدا کوا ځکه شرک چې دی نو خامخا دا ډیر لوی ظلم دی ان الشرک لظلم عظیم یقینا شرک خامخا عظیم ظلم دی دا الله دیني بیان کنو دا غي سله دا شوا الله ول زوی ورک اسحاق علی السلام او دا اغن پس یعقوب علی السلام نو سره خلهو ویل کنا نو سیم بابا باندې دا الله احسانی کنا کله کله سړی پریشانې د خپل ځان په باره کې ویره جی زما بچی نشتره نو چې دل الله بچي ورکی او غل وادو کی او بیا دا بچی بچی نه کنا نو بیا بابا او ابي پریشان نه وير زما د دې بچی اولاد نشته ډیر پریشان او چې کله الله ول زویلا بچي ورکی نو بیا ډیر خوشاله د خپل بچی نه پاغین وسی سي ډیر خوشاله نو ځکه الله پاک وای و وهبنا له اسحاق و یاقوب یاقوب علی السلام د ابراهیم علی السلام زوی نه دی ګوره داین وسیر دا د اسحاق علی السلام زوی دی خو هغه ته ځکه وای چې دا د هغه نوسه او نوسه په شان د زوی کنه وبخ منګه غت اسحاق علی السلام و یعقوب او یعقوب علی السلام کلن هدینا د ټولو تمنګ خودنه کړي و د دلایل د توحید و نوحن هدینا من قبل او نوح علی السلام هغه ته هدایت کړه مونږ من قبل پخوا ان مخکې د ابراهیم علی السلام نه دا انبیا چې کنا ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام او نوح عليه السلام دای په بیان د توحید کې ډیر مشهور خان د ابراهيم عليه السلام دا د شرک رد و اورید کړ او د نوح عليه السلام قسم مرستم را روانه ده مخکم تیری شوی دی چې هغه خپل قوم ته بیان کړي اعراب کې به تفصیلی راشي او هود کې صحیح شو ومن ذریته داوود هی ضمیر یو قول داد نوح علی السلام تراجی دی او دویم داد ابراهیم علی السلام تراجی دی که دواړو تیم راجی کې هر یو چی نو بالکل دا د دواړو په اولاد کې راتل او باز د اولاد دا غنو داوود علی السلام و سليمان او سليمان علی السلام دا دواړه پیغمبران داود علیہ السلام پلارو سلیمان علیہ السلام زویو پلارو زویو او دې دواړو الله پیغمبري هم ور کړې وا او لوی لوی بادشاہي مول الله ور کړې وا و ایوب او ایوب علیہ السلام و یوسف او یوسف علیہ السلام دا دو پیغمبران رستو په الله اسانتیا مې راوستې وې کنه ایوب علی السلام الله روح کړو د سرو زرو ملخان پر اوریدلیو یوسف علی السلام بادشاہ شوو خو اول ژوند د ډېر تکالیف تیر شوی دی ایوب علی السلام تلس کال بیمار او یوسف علی السلام رونو کوی ته غرزولې بیا د بل په ملک لوي شوی بیا په بدنامو چې خلکو په الزامونه لگاول جیل تم تلې ټول مشکلات مشکلات خو آخر کې الله په دواړو باندې آسان کیانه راوستي وي و موسی و هارون او موسی علی السلام او هارون علی السلام دا دواړه پیغمبران رو نبی هارون علی السلام مشرو موسی علی السلام تک تشرو خو نوم مخکې ذکر کړي ځکه چې دعوت کې موسی علی السلام مشهور د هارون علی السلام نه زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام عیسی علیہ السلام الیاس علیہ السلام دا سلور پیغمبران د په عبادت کې ډیر مشهور کل من الصالحین دا ټول د کاملو نیکانو نام و اسماعیل و الیسع و نوس و یونس و لوط اسماعیل علیہ السلام یسع علیہ السلام یونس علیہ السلام لوط علیہ السلام دا سلور انبیاء چې نو دی هغه پیغمبرانو چې د دای ملګری ډیر کمو دعوتونه وچلاول خو څوک مرګری وسره نشو نو دا پدې کې مشهور وکلن فضلنا علی العالمین دا اتلس پیغمبران نمونه ذکر شو ها دا ټول غره کړو منګه په مخلوقاتو د خپل زمانه الله الله الله وی کچرته د پیغمبرانو شرک کړي وي نو خامخا برباد شي بود د انبیانو ناغه چې و دې چې کوم عملونه کړیو دا شرک دومره ناکار شه دی چې دا تل سوان بیا نمونه یاد کړل خو الله وی کده شرک کړي وي نو د اعمال به برباد شوي وي ابن کثیر لیکلی دی دا لو فرضیه ده مقصد مزمت د شرک ده نه صدور د شرک د انبیاونه انبیا شرک نه کوي خو شرک دومره ناکاره دي کوم بل فرض او تقدیر پیغمبرانو هم کړه وینو اعمال به سوي برباد وي اولائک الذین آتیناهم الکتاب دا کسان دي چې ورکړو موږ دې ته کتاب والحکم او پویا والنبوت او پیغمبري فإن یکفر بها هؤلاء کو کفر کی په دې آیاتونو زمون باندې دا موجوده کافر فقد وکلنا بها په تحقیق سره موږ مقرر کړی دی په دې مسلې د توحید باندې قومان په دې کې زجر دې منکرین وتا او ترغیب دې ال القرآن بیا تخویف اخروی په نفي د شفاعت قهری باندې بیا دلایل عقلیه به ذکر کې پنځه او رد به کی په مشرکین بالجن او مشرکین بالملائکه باندې نو نبی علیہ السلام او توی چې تاسو په تورات کې راغلي دي چې ان الله یبغض الحبر السمین الله پاک داغه سر مولا ډیر بدی شي نو چې دای ورته وی نو يهودي اخو ډیر مضبوطو د بدن نه نو اخو شو او ورته وای چې زه یو کتاب هم نه منم چې الله را لګري نه تورات منم او نه قران منم لکه باز سړی د سی چې کله یو خبره په غره دی نو دیو سره دا غار سره انکار نو الله دا یتراولې یا دادا چې دای د نبی علیہ الصلات والسلام صفاتونه هغه به پټول د زنا هغه مسائل د مالدار سړی د پاره به پټول چې بده ورته ویل دا ولی وې دا الله نه دی را لېږي انکار به کو وما قدر الله حق قدره دی تعظیم نه کړه د الله مناسب تعظیم د الله اذ قالو کله چې دی وې قرطبي په دې ځای لیکلی دی ها دای تورات سپاره سپاره کا او ایسی ایسی کا نو چې کومه به د دې د مزاج موافق وي دا تورات شریف کړي اغه نور به تل لري کړي ونه کچا به وته دا اور پسې سبق ودی کې نور نشتا ابه ته پټاو د سپاری سپاری کې داغي څه مطلب چې کومه خبره به داغي د مزاج نه و نه به سره نه و نو کتاب ته راکړه چې ته یو خم نه به سره ونه وې دا ما د دین لګونی سره غسته دا وای او خلکو ته وی دا دې کې دا پیدا ده چې ټول کتاب خو ګران دی ګرځول او دا لګ آسان دی کنه نو قرطبي په دې ځای لیکلی دی وای کرهه العلماء كتب القرآن اجزاء علماء دا مکروه غنلی دي چې قران خلق سپاره سپاره حصہ حصہ کی قران عظمت به نه ختمه چې ته قران سپاره سپاره چاپ کې او چا سره لسمه سپاره ده او چا سره شلمه سپاره ده او چا سره نهشتمه سپاره ده او چا سره درشتمه سپاره ده دا طریقه خانه ده او اوس د دې ختمیانو د پاره باقاعده ګرځي وي د ختم د پاره بیلی بیلی سپاره واخلي دا دې د پاره چې دونه قرانونه خو ګرانی نو یو یو سپاره به قرباني تقسیمې اکثر په دې جمعاتونو کې خلکو کې خودي چې چا کار ختم نو سپاره کوته وړي وای ما د ختم سپاره راوړي چې ثواب مې ډیر کیږي په دې ځان پوي کوي بیا د مرګ او جون پته نه لګي کنه لو که دا خبره واوري په دې طریقه دا ختمونه چې کم کیږي دا د رسول الله نه او د صحابو نه ثابت نه دي چې مړې وشي او تراشه طالبانو ته موږ سره لاړ شي او موږ له لک سبق وایي او یا خزه راغونډه کې چې موږ له سبق وایي او څوک وې دا تو کسانو ختم هم کې نه ولې او څوک وې د لسو کسانو ختم لکه چې دا څه چرګان دي چې تا کې نه ولې څه مطلب څنګه کینولې او دا سپاره په تقسیم کی او دا طالبان او قاریان دومره خلک دی چې تعالی دونه سبقونه وای دیم دونه و خیران دي چې دا شیخ خوشتنه او دا خلک منګه سه تنګي ک نزونه بیا خپکیږي نو چې یو پانه وای نو دور پسې اسی واړی نو چې بل وای نو بل ورپسې اسی واړی یو قاری صاحب دی نو هغه له ورزی نو هغه بل به قاری خو نه دی چې وته یادی ټیټ او دیم د قاری سره یو ځای سی پاره خلاص کینو تا څه خیال دی چې د ټول ویو خو نیمه ویو نیمه پرې خو د کم ها دا یو عالم اوس کو وفات الله دی وبخي ډیر سپینګیره سړیو موږ سره ملاو شو یو عالم یادو وی هغه به دا بدعاتو نه مخ ناړو منګه هغه سره طالبانو نو موږ به د دې شي او تکل کله ویل چې دا ناروا دی تاسو پنځ پیرانی وای کنه تاسو خو نه منئ نو موږ یو ځل ختم لاړو چې ختم تلاړو انو ختم مو کنو دغه والا راغې مړی مالک مونږ ټول له پیسې راکړې مولانا صاحب له پکې ډېرې ورکړې هغه جیبونو کې واچلې بیا له خوراک راوړو چای راوړو مټۍ راوړو خ خوراکونه موکړل وی بیا دا مولانا سی وی چې دواو کې چې الله دې مړی ته ثواب ورسي نو ما ته وروغونه په غوږ کې وی چې څه شي ثواب ورسي څه ثواب د جیب کې واچو څه د خېټه کې واچو نو مړی ته به څه شي ورسي ثواب خو تا خراب سره جیب کې واچو چې رته ډیر شریخه ته مونږ په آرام نه پریدي نو دا قصه دا ده چې په دې طریقه ختمونه دا د شریعت طریقه نه ده او بیا د سې چې لکه د مړی په کور کې راغون شي ته وې کنه زمون دې را نه خپکیږي نو ستا په دې تلو کې اخلاص را نه غي چې اخلاص را نه غي نو ستا ثواب ونه شنو مړی ته بسو بخي بل چې تاله پیسې درکړي او تاله خوراک درک نو دا پیسې او خوراک دا په مړی پسې چې کم ختم کیږي دا ثواب تاغه ته بخیر نو ستا ثواب ختم شو نو مړی ته بسلار شي او چې چاته وینو موږ خو چې ثواب مو شي نو ثواب خو ختم شو نو شي بلار شي خه خبره دا ده چې توې چې زما مړی ته ثواب ورسی نو ته په خپل کور کې تلاوت وکا او هغه ته ثواب وبخا یو آیت ویل شي یو رکو ویل شي یو سپاره ویل شي وایا او ثواب وبخا د سی یار دوست دی هغه ته وایا نو چې هغه په خپل کور کې ناس دی او تا د پاره سبق وی دا دغه د اخلاص نه خبري تا ته نه خي الله ته پته چې د سبق ویلې او کستا کرم لاړ نو چې دا بیا دا پکې پیسې نه او خوراکونه سکاکونه نه نو که بیا نشي صبرې دی نو دا غي نه خدا ده چې د سکارو کا چې خیرات کې خپل مړی پسې راي وړو طالبانو ته دا وخوري چې زما مړی ته ثواب ورسي ختم ته پکې ډو ضرورت نشته وي دعا را لاو کې چې ثواب وته ورسي مسله سره ها نو دا سپاره او سپارو دا رواج ډیر شوی دی او د خیر ختم وکي او دا وکي واغه وکي ختم هر وخت کوه خو په خپل خلای کوه دا سینه ده چې د کسبه خلک راغون کې چې راغون شي او موږ له چې دینو یو پنځه پنځه یو لس لس رکعات یا څلور څلور رکعات نفل را لو کوي ان ټول په کور کې په مانځه ودرې وې ماته ثواب راو بخي کنه بل به وي چې ما د پاره لګي روجي ونی شي الکه دا عبادت چې په خپل کې نو دا ثواب دی ا د ټیک ته د تلاوت ثواب د نفلی عبادت ثواب رسی مړی ته خو چې تی په خپل سمي باندې غته بخي او تاکي اخلاصي د بل چانه مجبور نه یاله او بیا دا د ختمیانو دا طریقه چې لکه د مچو په شان بنگار ټول شروع کړي کنه په یو جمعات کې یو غوبلی په کور کې غوبلی او خبرې په کې څوک ناوریاري او لګیاري دا طریقه خزان له قرآن به د بيدا یو د تلاوت کې نور د وتوک کی دي یو د تلاوت ثواب شو د نور د اورېدو ثواب شو مړی ته دیو بخي بیا هم له یو طریقه ده برکت د پاره کې چې زما کور مبارک شي زما کاروبار مبارک شي دکان نو ختم سفرز خونه دی چې نیم ویو نیم پرې دی یو صورت دی پکې ویلې شي کنه یو سپاره دی ویلې شي یو دی وای نور دی وته وکی ولکه د خلکو مجيبه مزاج الله تجعلونه قراتوی سا ګرځوي تاسو هغه لاره پانی پانی تبدون هاخکار کوي تاسو دی لاره وتخون کثیره پټوي ډیرو لاره وعلمتم ما لم تعلم انتم ولا باوکم تعلیم در کړې شوی تاسو ته دا چې تاسو په نه پوي دی تاسو او نه پلاران تاسو نو قران هم الله را لګلې کنه وهذا کتاب دا عظیم کتاب دې انزلناه نازل کړه دې مونږ دې لار مبارکون دک دې د خیر او برکت نا مصدق الذی بین یده تصدیق کون کړي دا کتاب چې مخکې د دین دی دا کتاب چې د دینه مخکې دی ولتنذر ام القرى دې د پاره چې ته ویره په دې باندې مکه والا ام القرى اصل د کلو چې مکه ده ومن حولها واغه څوک چې غیر چا پیر د دې مکه نری والذین یؤمنون بالآخرة هغه کسان چې ایمان لري په آخرت یؤمنون به ایمان لري په دې قران باندې وهم لا صلاتهم يحافظون او دوی په خپل منځونو باندې همیش ګری کوي ومن ازلم ممن افترا علی الله کذبا دا زجر منکرینو د رسالت تا سمر لوی سمر لوی ظالم دی ومن ازلم سوق دی ډیر لوی ظالم ممن دا چانه افترا علی الله کذبا چې جوړ کړل په الله باندې دروغ لره د ځان نه چې الله ته د شریک نسبت وک او قال ای او اوحی الیا وحی کړه شوی د ما ته ولم یوحى الیه شیء او وحی نو کړه شوی غته د سشي ځان ته نبی وای وای ما ته الله وحی کړی دا ومن هغه سو قال چې هغه ویلو س انزل مسلمان زل الله زم زرد چې نازل بکم پشان داږي چرالي ګلی دی الله دا سوکو چې دی ویلا ما ته وਹੀ شوی دا وਹੀ وته نه ده شوی ګورا علماء لیکلی دي چې دا ګڼ کسان داسې تیر شوی چې هغه ویل موږ پیغمبران وو او هغه پیغمبران نه دي پاغي کې یو د عبد الله ابن ابي سرح عبد الله ابن ابي سرح دا هغه سړی و چې دی ول مسلمان او د کاتب د نبی علی سلام د وحی بیا د مرتد شو اولاد کافر شو او د بم ویل چې ما ته وحی شوی دا خدای وی بیا فتح مکه کې چې کم دینو سو مسلمان شوی بعض علما وایي چې مراد د نظر ابن حارث دی نظر ابن حارث دم د نبوت داوا کړی او خلکو ته ویل راځي زما مجلس د نبی علی السلام د مجلس نه خدای وای وې زه د تویم شرابم سکه او ټنګ ټکور بم پکې اوري او صبح ته قسم کوم او دا خور ته وی چې نه به شراب سکه نه به سندره اوري او قسم د تیوسو قصې دی هغه د تبیا بیا کوي او زبر ته وای د اسپندیار خان قصې کومه د رستم خان د اسپندیار خان نه ګوري هغه زمانہ کې تیر شي خان پهلوانانو د عجب زبر ته اسپندیار خان قصې کومه رستم خان قصې بد ته کومه ادا ناشنا ناشنا خبره برناوري وای زما مجلس داغه د مجلس نه خره او داغه نه مرته زخه استا چې دنو بیان کومه نو دا هغه مراد دی قطاده وی چې دا مسلمت الکذاب په باره کې راغلی دی او سو کوئی سراج المنیر بعض علما وی چې دا د اسود عنسی په باره کې راغلی دا ټول کافران دی د نبوت داوی کړی وی مسلمت الکذاب چې دا په خلافت د ابوبکر صدیق کې بیا مردار شوی دی دا د نبی علی سلام په ژوند د نبوت داوا کړې و او حدیث کې راځي نبی علی السلام ته وی چې زه د خپل خبره پرېدم او زه پتا ایمان راوړم خو ته به داسې کارو کې چې نیم حکومت مال را کنیم ته والا ما سره دا د ټول چل دیتاو ما سره دا حکومت نیم کنو نبی علی السلام داسې یو لخت راواغست نه ریتلې وې ته خو حکومت یادې چې دومره شیم دل نه درکو ایمان راوړې راوړګې خپل کار کوي نو دا مرتد خو کافر د چې دینو بیا ویل ز پیغمبر مو زم دا سیاتونه راوړل شم مسلمه الکذاب چې کله چې د الله نبی وفات شو د لا ژوند دیو د تکذاب زکوي چې دا ډیر غټ دروغجن د تیس وحی نه وراغلی ما ته وحی کی او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور د یمامه په جنگ کې د مردار شوه دی د د قاتل چې دی هغه د وحشی رضی الله تعالی عنہ دا وحشی رضی الله عنه هغه سړیو چې چا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کړو مخکې ما دا واقعا ویلی و نو دې بیا مسلمان شو او دې داسې مسلمان شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ټول قصه وکړه نبی علیہ السلام ته ما ته بوي چې تا زما تر سن شهید کړو نبی علیہ السلام د سترګو نوخ کې روان وي او ورته وی چې اسلام دې منظور دی خو لکه مالا به مخې له ډېر ناراضي چې ته مالا مخې ته شې نو زما غتر ما تر یادي نو ته خیر دی لګ دړې ته وخت راوه نو د ویلې سیدا نو په ډیر د نبی رسول الله مجلس ته نشو راتلی نو دې په دې ډیر پریشانو چې ما یو عظیم کار کړی دی که اوس اسلام راومړو خو ما یو ډیر عظیم لیډر د مسلمانانو شهید کړی دی خپبو کله چې د دې مسلمت الکذاب د قوم سره جنگ راغی نو دی وی چې زب زما او کوشش وکوم چې دا مسلمه د مردار کما نو که یو خامه د مسلمانانو یو غټ سردار وجلې دی چې بل خوا دا مړ کما نو زه یو غټ کافر به مردار کما نو کار بلک خشي نو په دې د مسلمه ته پټو او دې چې دینو زغره چولې و ا د په دغه شو گزارو کو بس پښاو غرزه د مردار شو نو چا ویل ما مړ کو چا ویل ما یو ویل زواغه ویل چې یو تور سړی و دقه چې دینو دا وجلې دی هغه دا دغه وحشی رضی الله عنه وحشی به بیا ویل چې قتلت خیر الناس وقتلت شر الناس یو خوا کې یو ډیر غوره انسان وجل دی خو بل خوا مې ډیر ناکاره کافر مردار کړی دی نو د هغه په لاس باندې الله مردار اسود عنسی د په یمن کې د نبوت داوا کړی و د نبی علی السلام اخیرنی اخیرنی وختو بیا د دنیا نه رخصت ده نو د چې دینو د په قتل پسې یو سړی لاړ پیروز الدلمی رضی الله عنه او د چې دینو الته مردار نبی علیہ السلام له خبر را ورسید چې پیروز الدلمی اسود عنسی چې کم دینو هغه مردار کړی دی نبی علیہ السلام فرمایل فاز پیروز بقتل الاسود العنسی فیروز کامیاب شو په مرګ د اسود عنسی باندې غټ کاری کړی دی چې د مردار کړی دی نو د مردار شو د د نبوت داوی کړی وی الله وی ومن ازلم ممن افترا علی الله کذبا سوک دی لوی ظالم دا غی چانا چې هغه د ځان جوړی په الله باندې دروغ او قال اوحي الي یا وی هغه چې وਹੀ شوی دا ما ته ولم يوحى اليه شيء او وਹੀ نو شوی هغه ته دی شي ومن هغه سو قال چې غویلو نن به سزا در کولې شي تاسو ته د عذاب د ذلت بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق په سبب داږي چې تاسو وای چې ویل بم په الله ناجایز وکنتم عن آیاته تستكبرون وای تاسو د الله د آیاتونو نه چې ځانم غټ غنا ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره او به ویلې شي د برزخ کې یا قیامت کې په تحقیق سر راغلی تاسو مونږ ته فرادا یک یوازې یا تشتور د ارسنا یا د خپل معبودانو نه یا د مال او دولت نه کما خلقناکم اول مره لکه څنګه چې پیدا کړی مونږ تاسو اول ځل باندې او پریخې دې تاسو هغه چې درکړیو مونږ تاسو ته ورا ظهورکم یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی راو باسی ژوندې د مړی نه او راستون کړي د مړی د ژوندې نه د دې صفاتونو علی الله د تاسو رب ان توفقون پس کم خو واړه ولې شوي تاسو فالق الاصباح ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د غالب کو آزاد دا بل دلیل دا الله د غزاد جعل لكم النجوم چې جعل معنا خلقا چې پیدا کړی د تاسو د پارستوري ل تحت دو بها د د پار چلار عمومي تاسو پاغي باندې فی ظلمات البر والبحر پتیرو د سموچو د سمندر کې تاسو د پاره ستوري ګرځولې دي پیدا کړې دي چې تاسو پاغه لارې مې پتیارو د وچو د سمندر کې د ستورو یو پیدا د لار مندل پاغه باندې قد فصلنا الآیات په تحقیق سره واضح واضح بیان کړی د منګ آیاتونه د پاره دا غي قوم چې غي پويږي فواید د ستورو سری قطاده سه وی پستورو کې درې پیلې دي او ګرځولې د موږ د لرا وشتون کې د شیطانانو د پاره دا د ستورو فواید دي او دینه اخوا پیدې لټول پکې ګناه ده چې تاثیر پکې غني لتهتدو بها د لپاره چې لاري مومي تاسو پاغي باندې پتیارو د وچو د سمندر کې قد فصلنا الآیات په تحقیق سره واضح واضح بیان کړي د منګایاتونه داغه قوم د پاره چې غي پويږي یا لغون ته کې اوسېدل دی دنیا کې بیا مانت کې خودل دی قیامت کې یا لغون ته کې اوسېدل دی پر رحم کې بیا امانت کې خودل دی په دنیا کې قد فصلنا الآیات په تحقیق سره واضح واضح بیان کړی دی منګ آیاتونه لقوم یفقهون دا قوم د پاره چې غي پويږي دې دواړو کې فرق دی علم د یو شی په ظاهر پویدل او فقه د یو شی په باریکاتو باندې پویدل نو ګوره د مخ کې شزونه خو ظاهرو عام خلک په دې پوی دې شنو لقومي یعلمون وي او دا بل څه چې ده کنه انشاکم من نفس واحده فمستقر ومستودع په دې باندې هر سړی چې کم دینو داغه دماغ کار نه کوي ځکه چې دا د ډیرو احوالو نه دا تیریږي داسي او هغه دقیق او غامز دي هغه جوور نظر غواړي نو ځکه وی چې لقوم یفقهون نو علما به ډیری خو فقها ډیر کم خلک دي محدثین بډیری خو په حدیث باندې پویدون کی ډیر کم خلک کی ځکه خو امام ترمذی وای چې فقها د احادیث په معنا د محدثین نه خپریږي ځکه چې فقی سره جوور علم محدث مثال لکه د ستوري دی او د فقيه مثال لکه د سپیشلیست دی هغه په دوايانو په یو یو زرک پوی دی چې دا دوی د دې مرز د پاره دا د او سټور ولا سره بوتلې پیژني چې دا پلانې بوتل له دا پلانې چې اداره کنو راوي خریدله خو کوي دا څه د پاره خدای ډاکټر نه وي تاسو خیال دې فقيه فقيه خان حتا عاد کل عرجون القدیم دا سپوږمۍ تمثيل الله ورکی کنه سوره یاسین کې تر دې چې شي دا سپوږمۍ بیا پشان د اغه زړې سانګې د غونچک ته چجوري که تاسو ګورئ د کجوري دا غونچک داسې بر لاړ شي نو بیا کجوري خودرني نو هغه ځان سره بیا سکی راکوب کی داسې نو دا چې لوندي لګ غټي او چې لګ نری شي دا میاش اخر کې دغه شان بیا څه شي نری شي او را کوټ شي حتا عاد کل عرجون القدیم ها ازمن کلی کې مولانا صاحب اوس پات شوی دی مولانا سید غلام صاحب رحمه الله دا ډېر ګپی غونې ساړی ډېر خساړی والله دی وبخي د مرګري وی یو ځل اعلان کو د رمضان په د اخیرو اخیرو ورځو کې کنه وای پاس ایماندارو پښمنه ره وای تاسو هم کاګه کړې خو میاش نم لرو کې جوړ شوی دی هغه مرا کاګه شوی د ختمه ده ومن النخل من طلحا قنوان دانیا ډیر خسړیو نیک سړیو او ډیر مخلص انسانو دا به نه ویل چې ګینه بس دا زیم او بل چاته ضرورت نشته هر څوک چې براغه وي بیان تو وکړه ما سونه وخت د غړې په جماعت کې د جمعې بیانونه کړی ابتدایي دور کې ومن النخل او د کجورنا یو بل عالم مولانا عبد المالک صاحب رحمت الله علیه بوډا او زچری کلی ترالم نو یو پیرد دو ما سره راغلی او دلته ملاو شوو ما ته ویلې وای چې ستا در شروعي نو ایزو تبار په سهن کې ناشته مو ډیر خوان راکې او دا باز خلک به ادول چې د دې در شروع شي نو ایزه بیا کوټې ته نه نوځم او ځان پسې ور پورې کوم چې وس مې نه رسي چې دا ګاډي وډي وای نو ورې دیم نشم بیا را باندې بوج کیږي وې کوټې ته دن نشم ځان پسې ور باندې کوم ډېری دعاګانې وې تا ته کومه دا زمونږ سره د ډېرو خلکو دعاګانې دي ډېر علما ډېر نارینه زنانا ځان ته دونه دعاګانې نه غواړي لکه مونږ لچ کېږي نه مونږ ته خپل ځان معلوم دی چې مونږ ډېر کمزوري یو خدا د دې مرګرو د علماو د عوامو مینا دا محبت دی دعا ده دا دغه غا سرات دي علما وی دا مخ کې دوه شیزونه تیر شو یو د زیتون او دویم رمان دا نږدې دي کنه وسره نو دا زیتون او رمان ته اشاره ده چې د زیتون او د رمان کته وګوره سمانا خونه او انار د دې لرګې نه خدا پانی چې وګوري نو پانی یو بل ته نږدې نږدې دي د خونه پانا او د انار پانا پر رنگ کې یو بل سره لږ مشابهت لري خو میوه ته چې وګوري نو میوه د یو بل نه سره ډیره بدله ده خونه کې یو شان میوه ده انار کې بل شان میوه ده یا د ټولو سره لګي مشتبهن یو شان دي په لرګو کې او په شینوالي کې او دارنګي پزمکه کې یو شان ولاړ یو شان او بو باندې وبکیږي و غیر متشابهن او جدا جدا دي غیر متشابهن په میوو کې د انسان عقل حیران شي خو لرګی دی او پزمکه کې ولاړ دی او اوبو ول ورکه یو شان او سره یو شان او میوه د ار یو بیل بیل ده د الله دی قدرت ته وګوره چې په یو پټی کې غنی میوه وکړه نو دا زمکه ده اره ونه بخپل میوه کوي دقه وبدي اره میوه له بخپل ذایقه ورکي انګور په کې وکړ نو هغه به جدا مې ودا سیو به جدای مالټه به جدای که په کې نور سيزونه وکړي هغه به جدای سیو دا انځر به جدای نور اشیاء دغه شانه په یو پټی کې یو خواګری وکړ او په دې پوله وته مرچکی وکړ زمکه یو ده او پټه یو دی او به یو شان دی او مرچکی نه چک وونه بیا به ګوړه چرته ګوري چې خله می ترخه شو نیشي خوړې د تریخوالین او غنې چې دنو خوب دی دی یو له خوګواله ورکه یو له تریخواله ورکه دا د الله د قدرت نه خېری صحیح شو په خولو د الله یا د دیونو ته چداونه پخی ان فی ذالکم یقینا په دې کار تاسو کې لا آیات لقوم یؤمنون خامخا نخه د عبرت دی دا قوم د پاره چې ایمان لري وجعلوا لله شرکاء الجنه وجعلوا لله شرکاء الجن غرزولی د دی الله د پر شریکان پریان وخلقهم یو قرائت دار یعنی د خپل لاس جوړ شوی معبودان اغه الله سره شریکان کړی دي چې دی یې جوړ کی کنه ابي الله سره شریکان کی اسه ته سوچو کا کنه دا نیکان خلق او زه بوتان خو بدی په لاس جوړ کړل کنه نو دا نیک انسان چې مړ شي نو دی یې ولمبي بیا جنازه وکي بیا په خپل لاسو په خاورو کې خخ کی بیا ول دا خلک چې د دعاګانې کوي محتاج دي نو بیا ول قبر پوخ کی شالونه په واچي او جنډې په ودري او تا ته وی چې دا را مدد کوي او دا را رس چې تو ته نن وې دا جنډې پیسې ولاري نه لکه کدا په الله راخي جوړي خو موږ چې زه صحیح ده دا خو په تاسو ودرولې دي خود پیسې ولاړې دي ها د دا خو ځان له بدعت کړي دي چې په قبر دي شالونه غړولې دي په قبر دي جنډې ودرولې دي په قبرونو زو جنډې نه ودرې ها وجعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم یو قراءت خلقهم شو د خپل لاس جوړ شوی وخرقوا له بنین و بنات او په دروغ جوړ کړی دی الله لره زامن او نونا نه د الله زامن شته نه نونا شته په دروغ دی وای دای زامن دی او دای نونا دی بغیر علم بغیر د علم نه پاکی دا الله لره لوی دی دا غنه چې دی بیانای بدیع السماوات والارض دا بل دلیل ناشنا پیدا کونکي د اسمانونو او د زمکو دی بغیر د نقشې نه بدعت تم بدعت زکوي چې د دې د سره ثبوت نه نوې خلق رضانه جوړ کړي حقيقي هغه دی چې د اصل نه جوړ کړي او اضافي هغه دی چې اصلي خو طریقې ولا سکړي بدله کړي بدیع السماوات ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو ول ارض او د زمکه ده ان یکون له ولد سرنګ بشی دی الله د پار نائب بچي ولم تکل له صاحبا نشتا الله لره بی بی زوی به څنګه وشي چې خزه نشته ده وخلق کل شیء پیدا کړی د الله ریو شی لره او هو بكل شیء علیم دا الله تعالی پارشی باندې پوا دی ذالکم الله ربکم د دې صفاتونو علی الله رب تاسو دی لا اله نتیجا نشته د لایق د عبادت الله هو مگر دغه یو الله دی خالق کل شی دا الله پیدا کونکي دار یو شی دی فعبدوه بس یوازې د الله بندگی وکي او هو علی کل شیء وکیل معتزله وای د الله دیدار نشتا او دلیل دا آیت ته چې دلته الله وی لا تدرکه الابصار او که سوچو کې نو موږ خدا نه دی ویلی چې الله به داسې خلق ویني چې دا نظر به په احاطه کې یو صرف لیدل د الله دی یو احاطه ده دلته خود احاطه نه نه فراغلی د چې په الله نظر احاطه نشي کوله خان او باقی پاتې شو لیدل هغه د قران نه ثابت دی لکه شابه شابه تر واړه وا سورۃ القیامه آیت 23 سورۃ القیامه آیت نمبر 23 نهشتمه سپاره او بیا چې دنو تفسیر ابن کثیر لیکلی دی وی وهذا بحمد الله مجمع علیه بین الصحابه والتابعین وسلف هذه الامه وای دا د الله په حمد باندې هغه عقیده ده چې د ټولو صحابه او د تابعین او د سلف په منځ باندې اتفاقی خبره ده څنګه چې وای د سلورو امامانو په منځ کې اتفاقی ده او بیا په معتزله باندې ردونه کوي ها نو دا معنا ده چې لا تدرکه الابصار احاطه په نظر نشي کوله او لیدل هغه جدا شی دی یا دویم دا دی چې دینه مراد دنیا ده لا تدرکه الابصار په دې دنیا کې احاطه نشي کوله په الله نظرونه او قیامت کې به الله په نظرونو کې طاقت واچي نو بیا به الله پلی دی شي یاد شو معنا دا خود دنیا حالت دی کنه یاره اوس د دې ځای نشپګم باب آیت نمبر 117 پورې پدې کې سلدریما او سلورما عقبه د پاره د تشجیع علی تبلیغ او بیا به زجر ورکی په 110 کې او بیا به ترغیب ورکی دیته چې فیصله د الله په کتاب وکړي وکذالک نصرف الایات وليقولوا درستا دا دریم عقبه ده چې ما ویلو په داعی او مبلغ راځي دا دریم عقبه چې د مولانا صاحب لګ نورم سخته ده چې کله ته د الله د وحدانیت خبره کې نو دا دلته ګڼ توجیهات دي ښا درسته کې ګڼې معناګانې یو خبره دا ده چې دای بدر توي درسته من ممن تعلمتا تا دا مسله د چا نه یاد کړی ده نو چې تور ته د خپل استاد نوم یاد کی چې دا ما پلان کیږي کې قران ویلې دی نو دې بستا په استاد پسې کنځلې شروع کی واغه خدا سي دی واغه خدا سي دی د دروغ الزامونه به په ډیر شی ولګي نو استاد مثال نه د پلاری ښا شاګرد چې څنګه سړی په پلار او مور خپکیږي په خپل استاد خپکیږي نو چې کله د بل د خلینه سړی سپکه خبر اوري نو سړی وی چې سمې وسره وکړي نو دې بتا غوسه کوي جنگ به جوړي دی لچ ته جنگو کې او مساله پاتې شي نو چې قمقل شاګردي نو هغه بس غوبل جوړ کی نو په عمر باندې غزه باندې بن شي ودلته به بیان نه کوي ودلته به درس نه کوي بعضی سړی بار وخت والوي خو ته به نه وي الله به پخپل توروي ار وخت به یو سړی د مرګي خو ته به نه وجنه الله ته والا کوا او الله بوله سوق پیدا کوي خان ستا الله شته کنه ته وی الله پاک داس پیرانه کورې کا داس پیرانه کورې کا الله به ول علاج کی ته خپل کار کی نو کته جنگ کې مسله پاتې کیږي او که کنځلې کې نو بیا به خلک وي وکشر سړی او مشر سړی ته کنځلې وکړلې به دبه ده دا ده ته بسکه ته به صبر نه کار اخلي نو چې د کله ستا په استاد پسې ستا په شیخ پسې کنزلی شروع کی غنا متا ته ادب دار چې الله وی ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغیر علم کنزل مکه واغه خلق ته چې دای د الله نه سوا نور را مدد کوي شرک کوي ګنېږي به الله ته د د ناپوهي او د دشمنی د وجه نه ردی بد شروع کی توحید پسې به کنزلی شروع کی قران پسې به شروع کی په دې ته مت تیار وای نو تب ورته بابا یو دو نور وکړه ډیر خوند سره کوي چې په دې سپینه ګیره او په دې وته غاخونو پوره ویلم نشو ته د نیمګړی نیمګړی وای وای بابا ا دې بوئی چې ما کله وې کنزل کړی ونه ته یو دو نور وکړه دې بوئی کم دل وې کنزل کړ دې بوزان ته پخپل دل وای او اوس ته ته کنزل کوه خو دې به نه کوي ولی چې دې پوښو چې دې زما کنزل خلکو تاوري دې بیا کنزل نه کوي تب اخلاق په دایره کې کار کوي نو دا عقبه چې کنزل او ردی بده بده پسې کوي ممن تعلم ته تا د چانه مسله زده کړې ده الک استا زما د استاد سره سری خو دلیل واورا قران دی حدیث دی او بس کدی کې نشکی نو راوای چې ته ثابت کا غلط زبې صحیح ثابت کا دی کې دلیل ته استاد ته ضرورت اوسم داسي چې چرته زما زلې دا د کار دی ادا د شاګردان دی دا در علیګي دي زه شاګردانو ته سپور از دا نصیحت کوم چې ګوره ډیره گزاره وکوي وی بدا ټول داغه کار دی کار بستاسو بدا داغه کار دی نو ګوره گزاره وکوي په طریقه باندې به کار کوي په یو ورځ ونشي په بل ورځ به وشي په بل ورځ نه په بل ورځ خو چې جنگ جګړې وشي او دارنګ اختلافات جوړ شي نو هغه بیا نه ختمي نو یو معنی دا درستا ممن تعلمتا ستا استاد سوته دویم دا درستا معنی یعنی درستا انت دا مسله ته یوازې کې او دا بل چانه دا کړي ته په دې مسله کې یوازې تب وی چې قران درته وې منو په یوازې خو دوه کې د څه مطلب دی چې خلک یې نه کینې زه خو به بزرګ نشم کولای بل معنا درست معنا درست کتب اهل الكتاب تا د پخوانو خلکو کتابونه لوستي دي او دا غینه دی را نقل کړی وی دا تا ته سوک خی تا ته سوک وای دا څه بدرته وای او بل معنا درست معنا درست په معنا د زوړوالي او د ختمېدو ستا دا خبره اوس ختم شوې دي دا په خواني خبره وي دا اوس نشته دا خبره دا شرکم څوک نه کوي دا بدعت هم څوک نه کوي تاسو لګي دا به تا تم داسې وای یا درستا دا په تعالو ستې شوې دي ته چا تیار کړي منګه ته دا ټول توجیهات دي پکې مخواړه د مشرکانو نه ولو شاء الله ما اشرکو کو خو خوي د الله په زور ایمان راوړل نو د خلکو به شرک نه وکړي و ما جعلناک علیهم حفیظا نه دې ګرځول مونږ تعالی را په دای باندې ساتون کې و ما انت علیهم بوکیل او نه ته په دای باندې ذمہ وار ولا تسب الذين ادب کنزل مکوي هغه کسانو ته يدعون من دون الله چې غیر مدد کوي مخلوقات ما سوا د الله نه ولي فيسب الله عدوا بغیر علم پس کنزل به کوي هغه الله ته د دشمني او د نه پوهه د وجنه مولانا صاحب ولې دی خو الله منا نو الله ته بسنګ کنزلی وکي نو فیسب الله یو خدا معنا د فیسب دین الله دی بد الله دین ته کنزلی وکي ستاغه بیان ته بر دی بدی و یغی پسې کنه نو کافر به کې دا سم کا وکړه یا فیسب الله فیسب رسول الله نو دی بد الله د رسول ته کنځلیو کی او یې په خپل معنا باندې والا کله کله سړی الله منی خو نعوذ بالله چې په عزت کې راشي نو بیا غم نه منی نو سن چې الله ته کنځلیو کی کذالک دقشان زینا لكل امه عملهم زینا لكل امه عملهم خستخکار کړه دې مونږه مونږه الله ځان ته نسبت کوي ځکه چې خالق هغه دی کله شیطان ته نسبت کوي وزین لهم الشیطان اعمالهم ځکه چې وسوسه وته شیطان اچي او کله د دې ته نفسونو ته نسبت کوي ځکه چې کسب یې دی کوي ها دا جدا جدا اعتبار شو زجر قسمونه خوړلیو دی په الله مضبوط مضبوط قسمونه د دین دا معلومه شو چې مشرکان وبا قسم د الله په نوم خوړ او اقسمو بالله جهد ایمانی قسمونه خوړلیو دی په الله مضبوط قسمونه لئن جاءتهم آیه لا یؤمنون بها کراش دې ته معجزه نو خامخه ایمان به راوړي په غیبان دی دی نبی ته ویل موږ له معجزه راوړه وای زمنګ دی په الله قسمی چې ته معجزه راوړې موږ یې منو قل نو تور توای انما الایات عند الله یقینا اختیار د معجزاتو د الله سره ده زما په اختیار کې معجزه راوړل نشتا معجزه چې الله کله وغواړي نو زیخ کارا کوما نو د نبی په اختیار کې معجزه نشتا ښکارا کیږي د نبی په لاس چې کله الله وغواړي خو د نبی اختیار کې نه چې الله کله وغواړي ښکارا شي نو کرامت فرع ده د معجزه څنګه چې معجزه د نبی اختیار کې نه چې الله غواړي ښکارای کی چې نه غواړي نه ښکارا کی کرامت هم د ولی اختیار کې نه چې الله غواړي تی ناشنا کار ښکارا کی ښکارا کی چې الله نه ښکارا کی ولی نشي ښکارا کوي ها څه مطلب اسه خو قسمونه خوري چې معجزه راشي موږ په ایمان راوړو خو تاسو په دې پوي کړی نه چې د دې زړه کې دادی چې معجزه رام شي نو د ایمان نه راوړي دا یو مطلب شو دویم وما یشعرکم انها اذا جاءت ما موصوله کا وما يشعركم انها اذا جاءت سشه دې چې پوي کړې تاسو اے مؤمنانو دا معجزه اذا جاءت کله چراشی لا یؤمنون د ایمان نه راوړي تاسو په شو چې ایمان نه راوړي یا دا لا زائد کوي و ما یشعرکم سشي په کړی تاسو اے مؤمنانو انها اذا جاءت یؤمنون چې دا معجزه کله راشي نو دوی به ایمان راوړي زکه چې اړو راړو منګه زونه د دی او سترګې د دی کما لم یؤمنو لکه څنګه چې دی ایمان نه راوړې به په دی باندې اول مره په اول ځل باندې دوباره به دغه شان ول زړه واړو د معجزو دراتلو نه مخکې ایمان نه راوړې نو چې معجزه راشي بیا الله یې موږ به زړه واړو او دی به ایمان نه راوړي کله به یو قسمه باندې کې کله بل قسم یا دویم مطلب دا دی چې د اخرت کې به دا ارمان کوي چې الله موږ دنیا ته واپس کا موږ بستا ته بیدار شو داسې بشو داسې بشو نو الله وایي که موږ دنیا ته واپس کو او بیا مرتدا نبی معجزه راوړي نو بیا به موږ ردی زړونه واړو دی به بیا ایمان نه راوړي او دا زړونه الله ولې اړي د دې د عمل د وجه الله ظلم نه کوي پریدو منګ دای په سرکشه د دې کې عامهون حیران او پریشان ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه وکلمهم الموت اوس تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته نبی علیہ السلام او تاوی چې موږ له معجزه راوړه الله وی نبی او پرشتو دا ویلې وي چې دا زما الله وی چې دا زما پیغمبر دی او د باندې ایمان راوړی نو پرشتو خبرم بیا دی نه ومنلې با او دوی به دقه شانه کافر اسی لګیاري دی وی خوې بدر باندې بسیار کړه ځکه چې د یو مطالبه کې هغه ومني نو بل بکې نه چې بل وکي بل بکې نه چې ولی چې ایمان تب چل دی چې نه راوړي کنه ها ولو اننا نزلنا کچرته مونږ را لګلې الیهم الملائکه دیت پرشته وکلمهم الموت او خبر کړوي دای سره مړو چې مړی و تر او چت شي او هغه وی چې دا نبی سوی دا بالکل رښتیا دی په دې قبر کې عذاب شته او حساب کتاب شته او دادی بهم نه منی یا دا مړی و ته وی چې دا نبی رښتیا دی وی منی وحشرنا علیهم کل شیء قبلا او را پورته کړه موږ په دې باندې هر شی مخامخ ما کانوا لیؤمنو نو دی چې ایمان راوړیو الا ایشا الله مگر دا چې وغواړي الله الله وغواړي جدا دي کنه د ایمان نه راړي ولکن اکثرهم یجهلون لیکن اکثر د دینه جاهلان دي وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن دارنګي ګرځولې دي منګه چې کله ته د الله توحید بیانې او د قران بیان کې نو دا د توحید مخالف دی بستا خلاف راغون شي او یې رجی دلته یو مولا دی وغه دان منی وغه دان منی وغه دان منی نو تا نه بسوک ته پوس نه کوي او پتا باندې به الزامونه لګي راغون بشي او جلسه به جوړه کی ستا خلاف او پتا به پتوی ورکي نو دا عوام چې دي کنه دا عوام د خلک دی چې دی وګونه لري او سترګې نه لري بعضی خلک صرف وای وری او عبادت برشتیا نه اوس دنه حقیقت ته نه ګوري چې حقیقت څنګه دی وای ما ورې دلی بس ما ته چا ویلی او که یو سړی نور دروغ نه وای صرف چې چا ورته سوی او هغه منی او پاغي عمل کوي نو د پر دقت ګناه ډیره ده کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع کافی دی یو انسان د پاره دا دروغ چې د ارغه خبره بیانې چې اوریدلی تحقیق نه کوي او بیانې نو ما دروغ نه دی ویلی ما ته چا ویلی نو چې چا د تویلی او غلط ویلی و غم ګناګار چې ته به تحقیق کین تم ګناګار تم دروغ جنې کنه ځکه ولی دروغ وای نو دا به راغون شي مناظره به جوړه کی نو یو خو به ته یو کسي او بل خو به ټول کلی نو دا مقابله ګرانه ده خدا به زړه غواړي تاسو به خپل دلایل وی او تبار وخت دینو په ذهني تور تیارې راغون بشینو یو به پاسي چې ګوره دا اولیا نه مني او ګوره دا خو په کتاب کې لیکلي دي کنه چې لو ظن احدکم بحجر لنفعه که یو سړی په ګټه باندې ګمانو کی کنا چې دا به مال پیدا را رسینو ګټه بم پیدا رسی چې ګټه نستا تم یو پیدا رسینو انسان خو خود رسول شي او دا اولیاء دي دی خود پیدا او نقصان رسول شي بل په پاسې چې په کتاب کې ګوره دا مسله ده ولو نملتن سودا فی لیلتن ظلما او زه په پوی نشم کنه یا په توره ګټه د کوی خواب د غر نه اخوا رواني ولی وی چې زه په پی نشم نو زما دا سګي دی ویلی شي یعنی زه دومره علم مال الله را کړی چې کوی خواب د غر نه اخوا د تور میګه په توره شپه کې هغه پیژنم یو ګور اولیاء سره دومره طاقت دی بل به وی چې کتاب کې ګور لیکلي دي چې چانه څه شی ورک شي نو فل یذهب سبعه اقدام و قدمونه د مخ کې لاړ شي او بیا دی وی چې یا عمرو بن حمدان لئن لم ترد علی زوالتی لاخرجتک عن دیوان الاولیاء که زما غرق شوی شی د ما ته واپس نک نو زبر د اولیاء او د رجستر نه نوم ختم ک ورو ولی سره دومره طاقت ده وای دله باغ شی واپس کی بل به پاسې چې ګوره جی دای په کتاب کې لیکلي دي کنه کنجش نشینت بر قبر مرد بدانت مادنر چې چنچنه په قبر باندې کینی کنه نو مرده ته دا پته لګي چې دا مړ دی دا نر دی او که خزه ده نو ګوره چې د قبر د لاندې هغه په چنچن کې خزه او نر پیجنې نور خو خود پارسه باندې پیږي او دې د دینه منکر دي بل بپاس چې دی په کتاب کې لیکلی دي اولیاء را هست قدرت از الہ تیر جس را باز گردانت از هوا وای تیر جس را باز گردانت از هوا اولیاء سره دا طاقت شتا چې وای دا تیر دا غش نه لري دا چې په لینده باندې ولي او دا رواني کنه انو دومره طاقت ولی سره دی چې دا روان غش دل بیا را واپس کی دا وګوره په کتابونو کې لیکلي دي یو به تپاسي چې خاموش غږ مکوي او نن بچ دینو پته ولګي او نن به تاسو د عالمانو نه حقیقت واوري یو به پکې پاسي کې نو هغه به په کتاب در رحمان بابا شعر وي او هغه به وای کنه شیخ صاحب فتره تبم راغلی ناس به یو ګټ کې او دا به ټول میدان بدن دی قبضه کړي یو سړی به پاسی او هغه به وی ک توبه او باسی نو وخت سرشتا را دي شي د عالمانو په مخ کې توبه او باسی نو ما بشي او کني نو خیری نشتره نو تا بدیل نه پاسي چې ته بیانو کې تا به توبه لا پاسي او تبه توبه خو باسمه خو یو دوه خبره مې مخ کې واوري او تبه شروع کې اولیاء په غیب باندې نه پیږي اصحاب کهف په غیب باندې نو پوه شوي دا سه بلګیای نو دا خلک چې ستاد یو لشل منټه تقریر واوري کنه نو ټول خلک به حیران شي چې د نورو غډي وډي ویلا او د یو آیت وی خبره یو آیت او داغي معنی آیت د ټول قران بیان کړ دا خو صحیح خبرې کوي نو اقا میدان کې به خلک ستا په طرف شي او ستا مرګري بشي او د دې د ته به خلک وي که چا او تغه کو نو خیر به نه میدان بستای خو تب لغونه همت کې او ځان بکلکه ها دا عقبه لګ ګرانه ده نو صرف وبوي ولا د سرو ور کړي لاندې شیخ هم بیکار دی نو دا خبر هم ظاهر کې خپل کړي دا لاندې خبره چې دینو بیکار ده بے دلیل ده بے ثبوت ده وای شو کنه وکذالک جعلنا لكل نبي او دلته ګوره یاد ساته ته خو ډیر رست انساني الله وی د هر نبی دشمنانو نستابه خامخه دشمنان وی او دو قسمه دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان د انسانانو مو شیطانان د پیریانو مو دا انس مقدم کزکه چې دا ډیر خطرناک دي دا پیری والا شیطان نه دا خو گزاره کوي لګا دې سنیغ نه کیږي خو چې تا غوذ بالله وینو دی او تختی نه ټینګيږي بیا او دا انساني شیطان چې دی دا په غوذ بالله هم نه تختی دا ډیر خطرناکي د دیو جن وهب ابن منبه رحمت الله علیه وی وی زه د پیریانو د شیطان نه دومره نه یریګم سمره چې زه انساني شیطان نه یریګم ولی وی زه چې کله اعوذ بالله وې ما نو د پیریانو شیطان رانه و تختی او چې د انساني شیطان چې د نو هغه راضی او ما ګناه ته تیارې هغه می په زوره ګناه ته تیار کی وی بس سیدی زوی چې سمرا اعوذ بالله ویم نه د پیریانو شیطان تختی خو انساني شیطان نه تختی دارنګه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام ابو ذر رضی الله تعالی عنہ تو یا ابا ذر هل تعوذت من شر شیاطین الانس والجن اے ابو ذر آیت پنا غخته د شر د شیطانانو د انسانانو د پیریانو نه نو هغه وته یا رسول الله ول انسانانو کې شیطانان شتا نبی علیہ الصلات والسلام وتوی نعم وهم شر من شیاطین الجن او او د انسانانو شیطانان چې دینو داد پیریانو د شیطانان نه ډیر خطرناک دی او ډیر سخت دی اوس پوه شو بده باندې کنه که خوخه وې د رب ستا په زور ایمان راوړل په خلکو دای بدا کار نه وې کړي پس پرې د ودی هغه چې دای کم دروغ جوړي ولی دای دا خبرې کوي ولی تصغا الیه افئده الذین دې د پاره چې مایل شي دې تزلونه دغه کسانو لا یؤمنون بالآخرہ چې هغه ایمان لري په آخرت باندې انزل الیکم الكتاب مفصلا دا الله دې هغه ذات چې را لېګلې دې تاسو ته کتاب واضح بیان کونکې والذین آتیناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړې دې منګې ته کتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق او حکم د انصاف دی لا مبدل لکلماته نشته څوک بدلون کې د کلماتو د دی الله د پاره او دا الله دې اوریدون کې او پوام و ان تطع اکثر من فی الارض یرجن یو خواز لګي او بل خوا ټول خلک نو سبا کې او دا الله خپو دې په هدایت مندون کو باندې فکلوا مما ذکر رسول الله علیه ان کنتم بیااته مؤمنین اوس د دې ځای نه دویمه حصہ د صورت تر اخره پورې په دې کې درې بابونه دي اول باب د آیت 135 پورې په دې کې رد ده په تحریماتو د غیر الله او ترغیب د قران ته بیا پنځمه عقبه به ذکر کې د پاره د تشجیع علی تبلیغ په 123 آیت کې بیا شپږمه عقبه یو سل نهشتم آیات کې بیا زجر باور کی زورنا په انکار د رسالت بیا تخویب اخروی د آخرت په عذابونو یارا فکلوا مما ذکر اسم الله فکلوا مما ذکر اسم الله علیه فسخری بازی داغینا چې یاد کړی شوی دی نوم د الله تعالی پاغه باندې خری ان حلال او غنی فزان ما آرام وي رات کی په تحریماتو د غیر الله ځان ویلې آرامې چې الله وی خروته نه خوري ان کنتم بیااته مؤمنین کئ تاسو په آیاتونو د الله ایمان لرونکي وما لکم الله تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه س دلیل دی تاسو د پاره دا چې نخره تاسو دا غنه چې یاد کړی شوی دی نوم د الله تعالی په غیبان دی وقد فصل لکم نو دا کمزې کې الله دا حرام اشیاء بیان کړی دی قران کې نو بعض علما وایي چې هغه په سورته مائده کې مخکې تیر شوی دی په سورته مائده کې بیان کړی دی نو جواب سوال بیا دا دی چې دا خو سورته المائده خو په نزول کې 112 نمبر ده د سورته انعام په نزول کې 55 دی نو سورۃ المائده هغه خو د سورته انعام نه رستو نازله ده نو څنګه وای چې تاسو د مخکې بیان کړی خو رستو بیان شو نو په دې خبره ځان پوکا او سوره مائده کې دا محرمات چرته درې مایت کې تیر شي او حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ټول نو بیا به جواب داو کې چې وروره فصل صيغه د ماضی ده خو په معنا د مضارع کا څنګه بشي وقد فصل لكم ما حرم عليكم په تحقیق سره بیانې تاسو تعالی هغه چې حرام کړی دی په تاسو رستوی د ته بیانې لکه مایده کې بیان شو یا علما وای هغه تحریمات هغه دي چې په دې سورته انعام کې را روان دي دا خسته توجیه ده بس په دې سورته انعام 145 کې دي نو دا ډیر لري نشو بیا او د قمازی په معنی سکه د مضارع کا چې بیانېږي تاسو ته اغا چې په تاسو رب حرام کړی دي سو کوئی تحریمات د سورته نحل دی 115 آیت کې چې کوم راځي خو بیا هم سوال لې چې سورته نحل خوم د دې سورته نرستو نازل دي نو دغه آیت پکې مخکې نازل او نو رستو نازل دي نو دې دوګ دو تاویلاتو ته ضرورت نشته دی صورت کې بیانېږي خو صرف د ماضی په معنا د مضارع کا بس دسی وایا وقد فصل لكم په تحقیق سره واضح بیانې تاسو ته ما حرم علیکم هغه چې حرام کړی دی الله په تاسو الا مستورتم الیه مگر هغه چې تاسو محتاج شي هغه ته اک حرام مين بیا لال دي د مجبورۍ نه وان کثیرا لیذلون باهوائهم او یقینا ډیر خلق خامخه گمراه کوي خلق لرا یا پخپل گمراه کوي پخپل خواهشات سره بغیر علم بغیر د علم نه خواهش پس رواني نو ځکه گمراه شي مخوري باز دا غنا چې نه د یاد شوی نوم د الله تعالی پاغي یعنی حلال مګنای دی تویل کیږي تحریمات الله چې الله کوم شی حرام کړي دي نو هغه په ځان حرام غني هغه مخري و انه لفسق یقینا دا خامخان پورا نا پرمانی ده د الله وتل دي د الله د حکمونو نا و ان شیاطین لیوحون الی اولیاءهم او یقینا شیطانان کې انسی او کې جنی خامخا وسوسه چې خپل دوستانو ته لیو جادلوکم دې د پاره چې جګړیو کتاب سره وسوسه دا و مولانا صاحب دی به ویلا وی ګوره چې تاسو کم شی مړ کوي کنه نه حلالې کوي وی دا پاک دی نو خوري او چې الله دې لمړ کینو هغه نه خوري ویل که تاسو د الله نه ډیر پاکي وای چې تاسو راونی سي ولاله کې وای دا پاک شو او چې الله دې راو غورځي د لالولو نه تخلاص شي کنه نو بیا وای دا مردار دې د منګه نو خره لکه تاسو ستا خو نه دې مردار کړي الله وجل وی چې الله مړ کینو هغه نه خره چې تاسو مړ کینو هغه خړی نو الکا دا مونږ ته الله وی کنه چې کوم شی ما مړ کا هغه مخړی او چې کوم شی د تاسو حلال کنو هغه بیا په کلمه پاک شونه سکوي خوري دا خو مونږ د الله منو خدای دې غر کته په دیم نه پیږي ها دا خو مونږ ویو چې د الله د حکم تعمیل شي مونږ ته الله ویل دي چې هغه شی مخوري چې زمانوم په نه یاد شوی او اصل وجه دا ده دا وینه چې دنو دا حرام ده کم ساروي چې هغه مړ شو کنه دا وینه پای کې دن نه پاتې شو نو دا وینه پلیته وټوله غوخه څه شو پلیته شو کته چې مونږ وین زنو وینه وین زنو وینه سپاکیږي په وینځلو وینه خو چې وینځم بیا وینه ده وینه چې وینځم نو د غوخي حکم هم د وینې شو دا بیا تش په وینځلو نه سپاکیږي او چې کله ساروی د حلال ک او دا غي نه وینه وبیدله نو بیا ساروی حلال شو چې کلمه ری په ویلي کلمه مو سره لازمی ده کافر حلال کې وینه وبیده خو کلمه نه ده ویلي که مسلمان په کلمه وی خو حلال شوی نه ده نو بیا مردار ده وینه بم ته به او کلمه بم په وی نو الله بداسه کیږي پاکیږي حل حرمت کې بده یو الله د حکم تعمیل کې او من کان میتن فاحیناه اوس تقابل د صفاتو د مؤمنانو او د کافرانو آیا هغه څوک چې هغه مړه د دین نه مړی معنی جاهلی فاحیناه پس ژوندې کو منګا غلره په توحید وجعلنا له نور یمشي به فی الناس او ګرځو موږ داغه د پار رڼا چې تلل کې ده پاغي باندې په خلکو کې تلل کې یعنی ژوند تیرې داغه په وجه د خلکو په ژوند مینس کې کمم مثله فی الظلمات اې دې کې دې شي په شان داغه چا چې مثال داغه په تیرو کې لیس بخارج منها نه دې وتون کې داغه نه کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون دا عقبه چې کله دا باس شو میدان تا وګټه اوس به د ستا خلاف بل لار اختیاري مناظره خو نشي کوله نو ستا خلاف به دا کوشش کوي چې پتا راپورټونه وکي تا بدنام کی تا په پوج چت کی تا په پولیس چت کی پتا په بندیانه ولګي د د به دا کوشش غټ خلک بزان سره ملګری کی چې داغي بر سته باندې لاس رسیږي درخواستونه به پتا ور کوي خا الله وی وکذالک جعلنا فی کل قريه دارنګي ګرځولې دي من پاره یو کلی کې اکابر مشران مجرمیها مجرمان لیم کرو فیها د د پاره چې تدبیرو کې پای کې د حق پرستو خلاف و ما یم کرون الا بانفسهم و ما یشعرون دې تدبیر نه کوي مگر په خپل ځانونو باندې او دې نه پويږي ځان ته نقصان رسي حق پرستو ته نقصان نشي رسوله علامه ابن قیم رحمت الله علیه د دې نقشه پیش کړي اغه وی قال اشتکوه الی القضات فانهم دی برا غون شي مشوره بو کی یره دا سړی دلته نه ختمول غواړي څنګه به ختمو قال اشتكوه الى القضات فانهم حكموا وان لشكوا الى السلطان دی به وی چې د شکایت کوي قاضیانو ته کاغی په حکم ولګو خو ډیر خدا کنه نو بیا د د چې کم دی شکایتو کوي بادشاہ تا او څنګه وته وای اوس ګور استا نقشه به غلطه پیش کړي قولوا له هاذا يحل الملك بل قولوا له هذا يحل الملك بل هذا يزيل الملك مثل فلان ورته وای چې د حکومت دشمن دی د ستاسو د حکومت خلاف کوي حکومت د لختمي او د ځان لمرګري جوړي د حکومت خلاف دی وای کله چې د تاسو ته د الله د پیغمبر خبره کوي داغه د حکم خبره کوي نو تاسو وینا د ملک په قانون به فیصله کو چې قانون کې سدي نو ابي اخو خبره به موږ نه مانو و اذا اجتمعتم في المجالس فالغوا واذا اجتمعتم في المجالس فالغوا والغوا اذا محتج بالقران کله چې مجلسونو کې راجم شي نو شور شروع کوي چې د خبره سوکوا نوري او ډیر شور پاغي وخت کې کوي کله چې د قران دلیل کې پیش کړي ته دا ګورم باندې قران چسپانه انو بس قران وخت کې ډیر شور جوړوي په دې طریقه به ځان کامیابی معجزه باندې وای زاجات هم کله چراشره تایتون یو نخا معجزه قالو نو دی ویل نؤمنا اچر ایمان نه راوړو مونږ پدې حتا نو تا تر دې پوری چراکته ش مونږ ته معجزه په شان داږي چې ورکړې شوی پیغمبرانو د الله ته الله اعلم حيث يجعل رسالته د دې ګوره دوه مطلب دي یو خدا چې مونږ ته الله پیغمبري راکې لکه دې چې پیغمبر دی او دویم دار چې موږ له معجزې راوړي خدا اوله معنی زکه لګي د دې سره چې د پیغمبري غوښته چې الله وی الله يعلم الله اعلم حيث يجعل رسالته خان وای د اعلان نؤمنه چرې مونږ ایمان نه لاړو نه راوړو حتا تر دې نو تا چرا کړې شي مونږ تا یا تصدیق نه کو مونږ تر دې چرا کړې شي مونږ تا په شان د هغه چې ور کړې شي د پیغمبرانو د الله تعالی مونږ تم وحي وشي الله په رد کوي الله خپويږي په کوم ځای کې چې ګرځي رسالت او پیغمبر خپل دا خو د رب خو خردار چا په خوخه خو نه کیږي نه ټول بزان پیغمبران جوړ کړو سيصيب الذين زر چې وبر سي هغه کسانو ته چې مجرمان دي ذلت پنيز د الله او عذاب سخت او الله پاک چې عذاب سخت په سبب داږي چې دوی کم مکرونه کول تدبیرونه کول فمن يريد الله ان يهديه بیا تقابل د صفاتو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د نبی علی السلام نه تپوسو کړ هل ينشرح الصدور دا سینې کې نکولاویږي هل ينشرح الصدور نبی علی السلام او توی نعم او ناغه وې د الله نبی د دې نه خصدا لریواله دا غی کور د سشینه د دوکینا ول انابت الی دار الخلود را ګرځیدل د مشګری کور ته چې اخرت دی غیله تیاری ول استعداد للموت قبل النزول او تیاری مرګ ته مخکې د نزول دراتلو د مرګ نه دا د کلاو سینو علامی دی دا قران عظیم لار د رب ستاده نه غ برابر په تحقیق سره واضح بیان کړی د منګ آیاتونه غ قوم د پاره چې پندو نصیحت علی لهم دار السلام د دې پاره کور د سلامتیا دار مصیبت نه په امن یا السلام د الله نوم دی نو دې د پاره به کور د الله چې جنت دی پنيز در رب د دې باندې او د الله دوست د دې دی او امدادي د دې دی په سبب داغي چې دې کوم عملونه کول و يوم يحشرهم جميعا رد په مشرکون بل جن باندې او تخوي په اخروی په کمره چې راځم به کې دې لاره ټول لاره په قیامت کې وی بالله ټولګیا د پیرانو قد استکثرتم من الانس په تحقیق سره ډیرم تابع کړو ځان پسې د انسانانو نه یا ډیرم گمراه کړو د انسانانو نه چې تاسو به ویل موږ را رسو کنه وقال اولیاءهم من الانس او به دوستان دا غیر انسانانو نه ایره بزمونګه پیدا غست د باز زمنګ په باز نورو و بالغنا اجلنا الذي اجلت لنا او رسیدلی موږ نیټه زمنګ هغه تا چې تا مقرر کړی د موږ د پاره او بو الله النار مسواکم ور زید استا سوامه شوی پای کې مگر هغه چې وغواړي الله نو الله به ول عذاب نورم سیوا کی یا هغه چې وغواړي الله نو ګناګار به ته الله راو باسي او کافر به مې شي یقینا رب ستا حکمت والا او قوا ده وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون دا اخیری شپږم عقبه چې پر پټونم کارو نشي خلق به تقسیم شي ظالم به د ظالم سره ملګری شي او موحد به تا سره ملګری شي خپل مرګري ودی او الله بر بیا حفاظت کوي دارنګه مرګري کومنګه باز ظالمان د بازو سره په سبب داږي چې د کوم عملونه کوي یا معاشر الجن والانس یا معاشر الجن او ویل شي دیتا تخویب دې دیت کې اے ټولګیا د پیریانو ول انس او د انسانانو علم یاتکم رسول منکم عینو راغلی تاسو ته رسولان تاسو نه یقصون علیکم چې بیانولې پتاسو آیاتی زما آیاتنا د دې آیت د ظاهر نه دا معلومیږي چې پیریانو کې پیغمبران شته ځکه الله وی علم یاتکم رسول منکم امین مجموعکم کنا نو مخکې خو جن او انس دواړه تیر شوی دي نو تاسو کې تاسو پیغمبران نو راغلي نو بعض علما وایي چې په پیریانو کې هم پیغمبران راغلي او راغلي دي خو جمهور علما وایي چې نه د انسانانو نه مخکې ک پیریانو کې پیغمبران راغل راغلی وي خو د آدم علی السلام د پیدایش نه بعد پیریانو کې پیغمبر نه دی راغلی د انسانانو پیغمبر عام انسانانو تومي پیریانو تومي او د آدم علی السلام نه پس بیا د پیریانو مستقل نبی نه دی راغلی نو بیا د دوی به سمانا کې اصل کې دو مطلب ز بیانوم یو دا رسول من مجموعکم نو هغه رسول د انسانانو رسول د پیریانو شي او رسول د انسانانو شي لکه زمون پیغمبر دا د انسانانو پیغمبر دی او د پیریانو پیغمبر دی نو اوس که پیری وی چې نه زمون خپل پیغمبران موږ په دې ایمان درلو کافر به کې بنای پیری بم په ایمان لري او انسان نو دا نبی د انسانانو نبی شو د پیریانو نبی شو نو رسول منکم صحیح شو کنه دویم دا چې دینه مراد رسول د رسول الله دی چې نبی باندې پیریانو ایمان راوړ او هغه پیریان لاړ خپل قوم ته سوک بیان وک نو هغه د دې پر رسول شو یو قسم کنه ټیک شو نو دغه مانم بیا صحیح ده علم یاتکم رسول منکم ایا ندی راغلی تاسو ته رسولان تاسو نه یقصون علیکم آیاتی چې بیانول پتا سو زما آیاتونه وینذرونکم لقاء یومکم هاذا او يرولې وی تاسو د ملاقات درځه نستاسو نه چې داده څوک د تنور راغلی قالو شهدنا علی انفسنا وای با هغه گواہی کړی د موږ په خپل ځانونو باندې چې څوک نه دی راغلی و غرتهم الحیات الدنیا او دوکه کې چولی هغه لره ژوند دنیا وغرتهم الحیات الدنیا وشهدوا علی انفسهم او دی بګوایو کی په خپل ځانونو باندې انهم کانوا کافرین چې یقینا دیو کافران ذالک علم یک ربک حکمت د ارسال الرسول الله پیغمبران را لیږي ولی دا زکه چې نه دی راستا هلاکون کې د کلو والا په ظلم سره ان په شرک او په ګناه واهلها غافلون چې اهل داینا خبره نو مخکې الله نبیان راولېږي هغه بیانو کې چې نیمه نو بیا الله عذاب راولي ولکل درجات مما عملو د پاردار یو انسان دی او کپیرې دی درجی دی داغه نه چې کوم عملونه کړی دی او نه دی ربستانه خبر داغه نه چې دی کوم عملونه کوي وربک الغنی ذو الرحمه ربستا دی الغنی بے پروا د خپل مخلوق نه خاوند مهرباني دی په خپل دوستانو رحم کوي یا شاکو غواړي یا په عام خلک رحم دی هغه دار چې عذاب ترست کړي دی یا شاکو غواړي الله په دې کې د الله قدرت ته اشاره ده یذهبکم نو ختم به کې تاسو او استخلف من بعدکم او رست براولی پس تاسو نه ما یا شا هغه چې خوخي د الله لکه څنګه چې پیدا کړي تاسو د اولاد د قوم بلنا انما توعدون لآت دام تخویب یقینا هغه چې تاسو سره وعده کولې شي د عذاب خامخاراتون کړي و ما انتم بموجزین نه تاسو ځان یعنی مقابله کوونکې د الله سره یا بس کمزوري کوونکې الله لره یا بچ کیدونکې قل یا قوم عملو علی مکانتکم اعلان د بایکاټ وی وی زما قوم عمل کوي په خپل طریقه چې څنګه تاسو خوخی ان عامل زبیا عمل کون کې مد بیان زب خپل غاړه خلاصوم بیان وکوم فسوف تعلمون فزر دې چې تاسو وپوا شئ من تکون له عاقبت الدار سوګ دې چې بدا غد پار غور انجام د کور د اخرت انه لا یفلح الظالمون شان دا د نشي کامیابې د ظالمان نه دنیا کې او نه په آخرت کې تر دې ځې پورې دویم بابو هم اول بابو د دویم حصے دویم باب تفریح نه بعد وایو نیمه ګنټه تفریح ده ان شاء الله خان